سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيباً الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا وإذا حييتم مخد شفاعت ذكر الله فاقكر من يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها دلتا الله پاک بیان د فرد یو فرد شفاعت کوي یو فرد د شفاعت د سلام کول دي نو اذا حییتم کله چې دعا وکړي شي تاسو ته په یو دعا سره تاسو ته سلام وکړي شي حییتم په اصل کې الدعاء بالحیات وطولها یو چاته دعا کول دي په ژوند او په وګدوالي د ژوند بیا دا غین را نقل کړي شو مطلق دعا ته بیا دا غین ورسته په شریعت کې په سلام کې دا تحیه مستعملېږي استعملها الشرع فی السلام دې ته تحیه الاسلام وی لکه الله پاک فرمایي تحیتهم یوم یلقونه سلام نو اذا حییتم کله چې دعا وکړي شي تاسو ته په یو دعا سره به تحیه په یو دعا سره تاسو ته چې کله سلام وکړي شي په یو سلام سره یعنی سلم علیکم په تاسو باندې سلام واچول شي یا دعا وکړي شي تاسو ته په یو دعا سره فحیو نو تاسو هم دعا وکړي هغه یا سلام ورکړي سلام ورته واچوي هغه سلام اچون کتاب یا تاسو هم دعا وکړي هغه ته په خ دعا سره به احسن منها په بهتره باندې د هغه د دعا نه هغه درته السلام علیکم ویلې ده ته پکې ورحمت الله زیات کا کاغه السلام علیکم ورحمت الله ویلی وی ته پکې وبرکاته زیات کا او ردوها الله پاک فرمای او یا ور وګرځوي دا تحیه دا غ دعا ور وګرځوي ان الله کان علی کل شیء حسیبا بشک الله پاک چې دی علی کل شیء حسیبا په هر شی باندې خو حساب کوونکی دی الله دا تاکید د وعید مذکور دی په ان الله علی کل شیء حسیبا کې ونوع د وعید و نو د دې وعید د پر الله پاک تاکید ذکر کړي الله لا اله الا هو الله پاک چې دی داسې یو ذات دی لا اله الا هو چې نشته بل معبود موجود مګر یو الله دی لا یجمعنکم دو توکی د یو لام دی بل نون دی لا یجمعنکم خامخا را جمع بکی خامخا تاسو الی یوم القیامه ورځ د قیامت ته لا ریب فیه لا ریب فیه یعنی فی یوم القیامه په دې ورځ د قیامت کې شک نشته او یا په دې جمع کې شک نشته چې لا یجمعنکم ور باندې دلالت کوي ومن اصدق من الله حدیثا او څوک دې ډیر رښتینه د الله نه حدیثا ازروی وینا دا تفضیل په اعتبار د کمیت سره دی په اعتبار د کیفیت سره نه دی ځکه په صدق کې په اعتبار د کیفیت سره تفاوت نشته فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا مخکې بیان د منافقینو دلته الله پاک د یو منافق ډلې بیان کړي د مکی مکرمه نه یو څو کفار راغلل مدینه منوره ته او ځان مسلمان خودلو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یو څو ورځې بعد د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اجازه تو غوښتلو چې د مدینه منورې هوا په موږ بده ولګېده موږ ته اجازه راکړه چې ځنګل ته لاړ شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته اجازه ورکړو نو دوی ځنګل ته لاړ په ځنګل کې اوسېده بیا پړاو په پړاو مکې ته ځان نږدې کولو تر دې چې مکې ته ورسېدل د مکی نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو خط راولېږلو چې موږ مسلمانان یو لیکن د مدینه منورې هوا په موږ بده ولګېده لهذا موږ خپل کورونو ته راورسېدو نو بیا بعضې صحابه دوی ته کافران ویل او بعضو به ورته مسلمانان ویلې نو الله پاک دا آیات کریمه نازل کړو چې دا کافران دي فما لكم في المنافقين فئتين ما فما نو څه دي ستاسو لره خطاب ټول مؤمنانو ته دی استفهام د انکار او د توبیخ د پاره دی بعضو ته فما لکم کوم خطاب ټول ته دی خو په دې ټولو کې دوه ډلې یو ډله صحیح و هغه ورته کافران ویل او دا بل ډله په غلطه و چې هغه ورته مؤمنان ویل نو خطاب ټولو ته دی خو توبیخ بعضو ته دی نو استفهام انکاری توبیخی دی خو هغه ډلې ته دا توبیخ متوجه دی چې هغه به دوی ته مسلمانان ویلي نو ما مبتدا ده او لکم دا لکم دا په اعتبار د متعلق سره ورته خبر دی فمستقر لكم څه شی مستقر شو تاسو د پاره فل منافقین په بار د منافقانو کې دا لکم چې د چا پورې تعلق لري نو فی المنافقین هم د هغې پورې تعلق لري نو تقدیر د عبارت دا دی فمستقر لکم ای شیء استقر لکم او ای شیء استقر لکم فی المنافقین نو دواړه د استقر پورې تعلق لري لیکن د دین اسانه توجیه دا ده چې فی المنافقین دا د افترقتم پورې تعلق ورکړي متعلق بما يدل عليه فئتين دا فئتين چې په کوم فعل باندې دلالت کوي دا فی المنافقین دغه پورې تعلق لري چې تتفرقون دی یا افترقتم دی افترقتم فی المنافقین تاسو ډلې ډلې شوي په باره د منافقانو کې نو افترقتو پورې تعلق چې ورته ورکې نو بیا به عبارت اسانه خلګي آیات کریمه ایو شیء استقر لكم افترقتم في المنافقين يا تتفرقون في المنافقين دام کول شيء في المنافقين د دې ورسته فئتین نه فما لكم فئتين متفرقين في المنافقين فما لكم في المنافقين فئتين فما استقر لكم افترقتم فی المنافقین چې تاسو اختلاف وکړو په بار د منافقانو کې الساکینین فی خارج المکه د مک په مک خارج المدینه د مدینه منوره نه بهر اوسېدو په مکی ته لاړو نو د دوی په بار کې تاسو ولې دوه ډلې شوي افترقتم فی المنافقین فئتین د حال د ضمیر د لکم نه او یا خبر کان المقدره د کان مقدره د پاره خبر کا لکه یا د سورتم د پاره خبر کا کنتم فی اتین یا سورتم فی اتین چې تاسو دوه ډلې شوي پکې په دې منافقانو کې دوی دوی خو اوس ښکارا کافرانو د دې آیات د نزول نه وروسته دوی ښکارا کافران شو الله پاک بیا هم ترنه تعبیر په منافقین باندې وکړو به اعتبار وصفهم السابق مخکې منافقانو هر کس هم سرخ کته کېدل او پخې اوچتېدل دې ته هر کس هم وایي نو ارکاس دغه ته وایي چې سرخ کته یو پخې اوچتي یعنی رماهم منکسین فی حفر النیران یو معنی دا ده هر کس هم الله دوی اووشت سرخ کته او پخې اوچتي په کندو د اور کې امام سودی رحمه الله دا معنا کوي چې اضلهم عربانو ارکستنی عن طریق الهدى وصيرتني مثلا للعدا نو سودی صاحب د ارکسهم معنا کوي په اضلهم باندې او عبد الله ابن عباس صاحب د ارکسهم معنا کوي حبسهم فی جهنم د په جهنم کې حساب کړو امام بخاری د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما د ارکسهم معنا را نقل کړی دا هغه فرمای ارکسهم یعنی بددهم ای فرقهم د ټوټه ټوټه کړ او بعض علماء معنا کوي اهلکهم اسان معنا دا ارکسهم یعنی ردهم الی الشرک برته ګرځولی دوی شرک ته بما کسبو په سبب د اعمالو د دوی چې هغه ارتداد دی اتريدون دا توبیخ دی للفرقه القابله بايمانهم هغه فرقه ته چې هغه د دې د دوی په ایمان باندې قول کولو الله پاک هغه ته توبیخ ورکړي اتريدون ان تهدو ايتاسو اراده لري ان تهدو چې سم لار برابر کوي من اضل الله هغه څوک چې گمراه کړي دي الله یعنی جعله الله ضالا چې الله پاک هغه گمراه کړي دی نو تاسو اراده لرئ چې هغه ته سم لار برابر کړئ نو دا آیات کریمه په دې دلالت کوي چې دا محال دی هدایت من اضل الله څوک چې الله پاک هغه لره بیلاری کی نو هغه ته بیا لار خودل دا محال دی ومن يضلل الله اغه څوک چې هغه لره الله پاک بیلاری کی فلن تجد له سبیلا نو ته به پیدا نه کې د هغه دپاره سبیلا یعنی سبیل الهدایت لاره د هدایت ودو لو تکفرون بیان لغلوهم فی الكفر دا بیان د پاره د زیات زیاتې د دوی د په کفر کې چې دوی په کفر کې ډیر زیات ورننه وتیو نو ودو یعنی دوست غنی لو تکفرون لو مصدریه ده یعنی کفرکم دوی دوست غنی ستاسو کفر لو تکفرون خپل مدخول په تاویل د مصدر سره اړی د ودو د پر مفعول به دی ودو کفرکم دوی دوست غنی کفر ستاسو کما کفرو نو کما کفرو کی کاف مصدریه ده کما کفرو یعنی لوجه د کفر د دوی نه فتكونون سوا فتكونون د عطف ده په لو تکفرون باندې په حکم د تمنی کې داخل دی ودو دوس غني کفرکم او ودو فتكونون سوا دا خبره دوی دوس غني چې تاسو دوی یو برابر شئ سواء یعنی مستویا فی الكفر دا دوست غني چې تاسو د دوی سره په کفر کې یو برابر شئ فلا تتخذوا دا جزاء د پر د شرط مقدره ده اذا كان الامر كذلك فلا تتخذوا منهم اولیاء نو منی سي تاسو د دوی نه دوستان حتا یهاجروا فی سبیل الله تر دې چې دوی هجرت وکړي د الله په لار کې من دار الكفر الى المدینه په هغه وخت کې هجرت فرض وو فان تولوا یعنی کدوی وګرځیدل عن الهجرة عبد الله بن عباس يبدا عن الهجرة قید لګی فان تولوا عن الهجرة کدوی وګرځیدل د هجرت نه نو بیا مؤمنان دوی نه دي د نورو کفارو حکم پی جاری کوي فخذوهم نو دوی ونیسي وقتلوهم او قتل کوي حيث وجدتموهم په هر ځای کې چې اومندل فی الحل او الحرم په حل کې درته په ګوتو درغلل او که په حرم کې درته په لاس درغلل نو قتل کوي ولا تتخذو منهم وليا ولا نصيرا او منی سی تاسو د دوی نه وليا دوست ولا نصيرا او نه مددگار دا آیات کریمه په دې باندې دلیل دی چې د کافر نه مدد اخیستل حرام دي انصارو د يهودو نه مدد طلبولو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل الخبيث لا حاجت لنا بهم دا خبيسان چې د مونږ ته د دوی ضرورت نشته نو موږ د دوی نه مدد نه اخلو نو الله پاک فرمای د دوی نه مددگار منی سي الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق د دې په شان نزول چې پوه شي ان شاء الله چې به په معنی ښه پويږي رسول الله صلی الله علیه وسلم په اتم کال د هجرت باندې چې کله مکه مکرمه ته تللو نو د مکه ته د تللو نه مخکې مخکې د هلال ابن عویمر اسلمي سره عهد وکړو د بني اسلم د قبيلي مشر هلال ابن عويمر نومېدو عهد داسې ورسره وکړو چې تب نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مدد کوي او نه به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خلاف د بل چا مدد کوي بلکې جنگ بنه کې نه به د پیغمبر په خلاف جنگيږي او نه به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په قیادت کې د بل چا په خلاف جنگيږي نو د پیغمبر د دشمن سره به نه جنگيږي او د پیغمبر علی السلام سره بم نه جنگيږي او دیم ور سره ویلي چې کوم سړی ته چې عویمر ته ورته پناه ورکې هغه بم زمونږ د طرف نه داسې پناوي لکه څرنګه چې مونږ تا ته درکړې ده عویمر ته هغه بم ستا سره په دې معاهده کې داخل وي نو الله پاک د دوی په باره کې دغه آیات کریمه نازل کړو الا الذين دا استثناء د قید او د قتل نه ده مخکې الله په خذوهم وقتلوهم قید او قتل ذکر کړو نو دا غینه استثناء کوي الله پاک فرمای دا د هلال ابن عویمر قبیله چې د دمو وجنی می قیدوي او می وجنی ځکه دوی تاسو سره عهد کړی دی دا رنګ هغه خلک هم مقیدوي او می وجنی کم چې د عویمر سره په عهد کې داخل شي اگر چې د عویمر د قبیله نه نه نو الا الذين مگر مو وجنی او مو بندي کوي هغه خلک یسلون الی قوم چې وتړي دوی ځانونه خپل الی قوم د هغه قوم سره خپل ځان د هغه قوم سره وتړلو د هلال ابن عویمر اسلمی د دې قوم نه د قوم مراد ده او یسلون د یسلون هغه خلق مراد دي چې د هلال ابن عویمر اسلمی په سره په مصالحه او په معاهده کې داخل شي نو الا الذين مگر مو وجنی او مو بندي کوي هغه خلک يسلون یعنی چې وتړي دوی ځان يسلون چې وتړي دوی خپل ځانونه چا سره وتړي الی قوم هغه قوم سره بینکم و بینهم میثاق چې تاسو د غوی په مابین کې ټینګ وعده ده یعنی حلیف الحلیف یو خو حلیف ده چې د هلال ابن عویمر اسلمی قوم دی یو حلیف الحلیف دی حلیف الحلیف چې د سره په دې عهد کې داخل شي نو د حلیف الحلیف مو وجنه او جاءوکم د خپل د هلال ابن عویمر اسلمی قوم دی او جاءوکم او یا راشد وی تاسو ته حسرت صدورهم حال دا چې تنګي شوی وی سینې د دوی یعنی زړونه د دوی سینه او زړه تنګي ان یقاتلوکم د دین زړه تنگ دی ان یقاتلوکم چې تاسو سره و جنگيږي یعنی دام بد غني چې تاسو سره جنگ وکي د خپل قوم په حمایت کې تاسو سره و جنگيږي او یقاتلو قومهم او یا د خپل قوم په خلاف و جنگيږي او تاسو سره مرسته وکي نو زړه د جنگ نه مات دی ولو شاء الله نو دا عین حلیفان دي دا حلیفان شو هغه مخکې حلیف الحلیف دی نو د دې دواړو سره الله پاک فرمایي چې م جنگيږي می قیدوي او می قتلوي ولو شاء الله لسلتهم علیکم نو الله پاک فرمایي کچرته الله اراده کړې وي لسلتهم نو خامخا زور ور کړې به وي دا کافران علیکم پتا سو باندې د دوی د زړونو نه به رعب استلې وي نو دغه مصالحه او معاهده به در سره نه وکړي نه بستاسو حلیفان وي او نه بستاسو د حلیفانو حلیفان وي دا چې الله پاک دوی ستاسو حلیفان کړو او نور خلک د دوی به حلیفان کړو دا د الله پاک فضل دی چې د دوی په زړونو کې الله رعب اچولې دی نو که الله اراده کړې وي نو خامخا به زور ور کړې وي دا کافران پتا سو باندې نو دا د الله احسان وګړي چې دوی عاجز شو فلقاتلوکم لام د تاکید د پاره ده لام جوابیه ده لعطفه على الجواب نو فلقاتلوکم نو پس نو خامخاب دوی جنگ کړي وستاسو سره جنگیدل به وستاسو سره فإن اعتزلوکم نو فإن اعتزلوکم نو کڅنګ وکړو دوی لتاسو نه ولم يتعرضوا لكم یعنی پتا سو حمله نه کول استاسو سره جنگ نه کولو نو فإن اعتزلوكم نو که څنګه وکړو دوی له تاسو نه هغه د څنګه تفسیر دا دی فلم يقاتلوكم پس جنگ و نکړو دوی له تاسو سره تاسو سره جنگ و نکړو والقوا اليكم السلام او دروړان دې کړه تاسو ته روغه جوړه صلح درته وران درته دروړان دې کړه فما جعل الله لكم عليهم سبيلا نو بیا نه د ګرځولې الله پاک ستاسو د پاره د دوی په خلاف سبیلا لار د نیولو او د وژلو او د مال د اخیستلو سبیل القتل والاخذ سبیل د قتل او د قید او د اخذ المال نو انتفاع د سبیل کنایه د عدم تعرض نه څوک چې په یو لار نه ځي نو په دې لار کې چاته تعرض هم نه کوي نو دلته روح المانی لیکي وهذه الايه منسوخه الحكم بايه براءه د سوره براءت د آیات په وجه باندې دا آیات کریمه منسوخ شو چې فاذا سلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین چې کله محترم میاشتې تیرې شوې نو بیا مشرکانو سره وجنګیږي بیا دا صلح چې دوی تاسو سره کړی دا نو دا صلح ورته ختمه کړي ستجدون اخرین دا یو بل قوم الله پاک بیانې اسد او غطفان دا دوه قبیلې وي کله به چې دوی مدینه منوره ته راغلل نو ځانونو ته به مؤمنان ویلي او چې کله به واپس لاړل نو بیا به ځانونو ته کافران ویلي ستجدون فی سفر الجهاد خارج المدینه خامخابت عمومي په سفر د جهاد کې د مدینه منورې نه بهر آخرینا نور خلک یریدون ان یامنوکم هغه اراده لري ان یامنوکم چې په امان شي لستاسو نه به اظهار الاسلام تاسو ته ځان ظاهرا کې مسلمان ښکارا کوي نو دوی دا اراده لري چې په امان شي لستاسو نه ويأمنوا قومهم او په امن شي د خپل قوم نه به اظهار الكفر تاسو ته اظهار د اسلام کوي نو تاسو نه ځان په امن کوي او خپل قوم ته اظهار د کفر کوي نو دا غوی نم ځان په امن کوي کله ما ردو ال الفتنه ردو په معنا د دعو سره ده کله چې دوی دعوت کړي شي ال الفتنه د دې دوه معناګانې دي یو معنی د ال الشرک دویمه معنی د ال قتال المسلمین ورکسو فيها نو بیرته ګرځول شي فيها په دې فساد کې نو بیرته ګرځولې شي یعنی واقع کولې شي فيها په دې فساد کې فإن لم يعتزلوكم دا مقابل دی د دې مخکنی معاهدین فإن يعتزلوكم دا غي په مقابله کې الله د دوی ذکر کوي فإن لم يعتزلوكم کنشول پڅنګ ستاسو نه ويلقوا اليكم السلام او دروړان دي نکړه تاسو ته صلح روغه علیهم د دوی په خلاف سلطانا دلیل مبینا خکارا یعنی د دوی د قتلولو د پاره موږ در تخکارا سند درکړی دی چې هغه د وعده ماتول دي سلطانا مبینا یعنی حجتا واضحه چې هغه نقض العهد دی د وعده ماتول دي او نفاق دی وما كان لمؤمن مخکې د قتل د منافقانو ذکرو او د حلیفانو د حلیف الحلیف د قتل نه د بچ کېدو ذکرو اوس د په سفر د جهاد کې کله کله دا مسله پیخیږي چې د مجاهد نه په خطا باندې کله یو کافر وجل شي مسلمان وجل شي نو په خطای چې تر نه مسلمان وجل شي دا خو ډیر غټ جرم دی دا د قتل مسله مخکې د قتل نه د بچ کېدو آیتونه پیښ شو نو اوس الله پاک په دې آیتونو کې دا مسله ذکر کوي چې ګوره دا د قتل مسله د تاسو د جهاد نه بند نه کی په جهاد کې چې تاسو نه څوک وژل شو په خدای کې نو دا غي خپل دیت او کفاره د نور جهاد نزان م بندوي نو د قتل خطا بیان کړي قتل خطا په درې قسمه ده یو خطا فی القصد بل خطا فی الفعل دا دو قسمه قتل خطا تاسو په هدايه شریفه کې اوریدلې ده خطا فی القصد او خطا فی الفعل مثلا ته وهوسی ولې زنګل کې هوسی ده او یا سوی ده په هغې باندې وار کوي خو دا ستا ګزار په یو انسان ولګېږي مرمۍ دې په انسان ولګېږي او انسان شهید شي انسان ووژل شي نو دا یو قسم قتل خطا دی نو تا ویشتل ښکار او ولګېدو درنه انسان او دویم دا دی چې په انسان باندې د ګومان د ښکار وکړو او هغه دی ویشتو نو دا دوه قسمه خطا خو په هدايه کې ذکر کیږي د دا دواړه خطا دلته الله پاک نه بیانوي اگر چې د دې حکم هم دغه دی چې په دې آیات کې راغی دلته یو بل قسم خطا ده چې یو مسلمان دارالحرب ته لاړ او بیا پرې مجاهدین د کافر ګمانو کی او وی وجنی نو دلته د دې قسم قتل خطا حکم بیانېږي چې یو مسلمان دی وجلو خو د کافر په نوم دی وجلو ستا ګمان دا چې دا کافر دی مجاهدینو ته اکثر داسې مسائل پیخیږي نو د دې قتل خطا حکم الله پاک په دې آیات کریمه کې بیانوي هغه مخکنه د هدايه خطا فی القصد او خطا فی الفعل هغه په دې حکم کې داخل دی خودلته دا د مجاهد د خطا حکم دی د دې په شان نزول کې علما مختلف واقعات ذکر کوي یو واقعه په کې دا ذکر کوي چې د حذیفه الیمان رضی الله عنه والد سیبه دا مجاهدو د احد په جنګ کې د د مجاهدینو په صف کې و مجاهدو کلک صحابي و خو مسلمانانو په د ګمان وکړو چې دی به کافری نو دوی ور باندې د تورو وارونه شروع کړو حضرت حذیفه الیمان ډیری چیغې وکړي چې دا زما پلار دی خو په هغه کشمکش کې چا د اواز وانه وریدو د حذیفه الیمان رضی الله عنه پلاری شهید کړو مجاهدینو شهید کړو نو الله پاک دا آیات کریمه نازل کړو چې دا قتل خطا دی بیا اګر چې حذیفه الیمان رضی الله عنه دیت معاف کړو خو کفاره بیا مشته دوه میاشتې روزه او یا دا آیات کریمه د ابو الدرداء رضی الله عنه په باره کې نازل شوې ده یو سریه و حضرت ابو الدرداء رضی الله عنهم پکیو د دې سریه نه ابو الدرداء رضی الله عنه یو سیټ طرف تلاړو یو طرف ته ځان تلاړو چکر ته چې ګوري یو شپونکی دی او رمه ورسره ده ابو الدرداء رضی الله عنه توره ورپسې راوویسته چې دا شپونکی ووژني هغې شپونکي کلمه وویلې لا اله الا الله محمد رسول الله نو ابو الدرداء رضی الله عنه خیال دا وکړو چې دا کلمه د صدق نه نه ده ویلې د ځان د بچ کېدو دپاره دا کلمه ویلې ده نو قتل یې کړو بیا چې پیغمبر علی السلام ته واقعا ذکر کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل هل لا شققت قلبه زړه دی ورته ولې نصری ولو چې تا قتل وی چې دا کلمه د زړه نه ویلې ده او که په خله ویلې ده یعنی دا مسلمان دی ولې قتل کړو نورستم د په باره کې یو آیات کریمه نازل شوه ده و دا آیات هم د حضرت ابو الدرداء رضی الله عنه په باره کې نازل ده او بعض علما په کې یو بل واقعا ذکر کوي د ابو جهل اخیفی ورورو حضرت عیاش دا حضرت عیاش د د اخیفی مور شریک ورور یو د ابو جهل خدای پټ په مکه مکرمه کې مسلمان شوی او به هجرت وکړو مدینه منوره ته الته پټ په وقلا کې اوسېدو د د مور ډیر فریاد کولو او مرته کې ناستا خوراکم بند کړو چې ترسو پورې ماته خپل زوی نه راوسته تر هغه بز سوري تم کیننم او خوراک او سکاک به مونږ کم نو ابو جهل او یو بل ورور یو نو دا دواړه ورپسې ولېګل د دوی سره یو بل قسم یو ځای شو په لار کې حارث ابن زید دوی د حضرت عیاش پسې ورور رسیدل حضرت عیاش په یو قلا کې پټ دی دوی چې کله دی قلا ته ورغلل نو دوی ورته आवाज وکړو او د خپل مور حالات ورته ذکر کړل چې مور مرته ناشته ده سوري ته نه کینی او خوراک او سکا کم نه کوي او وای چې قسم دې چې ما تم خپل زوی نه راوسته تر هغه پورې به زه هیڅ ونه کوم او به ور سره عهد مو کړو چې تا ته به مونږ هیڅ نه وایو دا سکار به در سره نه کوو چې ستا د دین په خلافي بس د په خپل مور زړه درد وکړو وروته او د دې دوړ ورونو سره یو ځای شو او مکی مکرمه طرف ته روان شو پلار کې دوی په تسمه باندې کلک کلک وتړلو او وی وهلو ډیر سخت سخت او به کور ته بوتلو کور ته مور ورته دا سزا ورکړه چې مرته وګرځولو او خوراک او سکا کې مور باندې بند کړو همداسې مرته پروتو او تر هغه پورې وو تن مرته پروتي تر څو چې د خپل دین نه روان وړي د په تکلیف نو بس په خله ورته کلمه د کفر ویلې به تسمی ورته خلاص کړي او هغه سزا ورته ودروله خو پسړه کې بیا مسلمانو یو سور زبادي چې موقع پیدا کړه نو بیا و تختید مدینه منوره ته او واپس د زړه او په خله دواړو باندې مسلمان شو خو کله چې په مکه مکرمه کې تړلو نو حارث ابن زید دا د پیغمبر علی السلام سخترین دشمنو په دغه وخت کې د ورته پیغور ورکړو چې ګوره کته په حق دین باندې وینولې دی پرې خو واپس ولې کافر شوی او که په حق دین باندې نه وي نو دا کم عمر چې تا په دې اسلام کې تیر کړو دا دې په باطل دین کې تیر کړو پیغور ورته ورکړو د ته دې خبرې سخت درد ورکړو قسم یې وکړو چې زه به تا قتلوم نو بیا چې کله مدینه منورې ته لاړو نو زړه کې دا عزم وو چې دا حارث ابن زید به وژنم ځکه د ماته پیغور را کړو نو حارث ابن زید تم الله پاک د ایمان توفیق ورکړو د مسلمان شو خو د په اسلام باندې حضرت عیاش خبر نشو د چې کله مسلمانې دوه د پینو خبر د چرته په سفر باندې وتلو به ورځ حارث ابن زید خو مسلمان شوی دی نو د حضرت عیاش سره مخامخ شو حضرت عیاش ګمان وکړو چې دا مغه زما دشمن دی چې ماته پیغور را کړو بس قتل کړو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغلو د خو خبر شو به ورسته چې دا خو می مسلمان قتل کړو نو پیغمبر علی السلام ته واقعا ذکر کړه چې زنوم خبر چې دا مسلمان شوه دی خپل په منطق ښکار کړه نو الله پاک دا آیات کریمه نازل کړو وما كان لمؤمن يعني لا يناسب يا لا يجوز نه د مناسبه یا نه د جایزه یا ليس من شانه نه د شان د مسلمان نه ان يقتل مؤمنا چې دا بل مسلمان نه حق ملکی فی حال من الاحوال استثناء استثناء مفرغه ده مستثنا منه په کې حذف ده په یو حالت کې د تنه ده جایز چې د مسلمان ملکی الا خطا مگر په خطا سره چې په خطا سره اوجنی نو خطا ان وجل شي الا فی حال الخطا نو مگر په حالت د خطا کې ومن قتل مؤمنا خطا او چا چې وژل یو مسلمان په خطا باندې نو دته دو سزاګانې دي یو سزا چې د فتحریر رقبه یعنی فعليه تحریر رقبه په د باندې آزادول دی وی رقبی دي د یو غلام دي مؤمنه چې مسلمان وي و ان كانت صغيره صغيري ک کبيري خو چې مسلماني نو یو خو به د غلام آزادې دا کفاره شوه ودیت مسلمه الى اهله او دویم دیت دی دویم دویم سزا دیت دیت دی مسلمه یعنی مؤدات سپارل شوی دیت دی الى اهله اهل د دې مړی ته یقتسمونها على سبیل الميراث دا ورثه د دې مړی به د میراث په طریقه باندې دا دیت تقسیمي نو دا دیت سل اوخان دي یا زر دینار دي او یا لس زره درهمه دي الا ان یصدقوا یعنی الا ان يعفو مگر دا چې ورثه د مقتول ورثه د مړي عفو وکي د عفن الله پاک تعبیر په صدقې باندې وکړو حسن علیه دا ورثه د مړي تیزی دی عفو ته چې تاسو عفو ضرور وکړئ ځکه دا تاسو د طرف نه صدقه ده فان کان من قوم اوس الله پاک دا مقتول مؤمن درې اقسام ته تقسیموي مقتول مؤمن چې دا مسلمان ته خطا ان وجل دی نو کله په دیت او کفاره دواړي کله یوازې کفاره دیت پکې نه نو درې صورت الله پاک بیانې فإن كان يعني فإن كان المقتول المؤمن خطأ مقتول مؤمن نو بحث د مقتول مؤمن دی نو فان کان المقتول المؤمن خطا کچرته د مقتول مؤمن خطا من قوم د داسې قوم نو عدو لكم چې تاسو دشمنو وهو مؤمن او د خپل مسلمانو ولم يعلم به القاتل قاتل په نو خبر چې د مسلمان دی لکه حضرت عیاش چې حارث ابن زید وجلو او یا د احد په جنگ کې مسلمانانو د حضرت حذیفه حذیفه ابن الیمان پلار وجلو نو فتحرير رقبه مؤمنه نو بیا فعليه تحرير رقبه مؤمنه په د باندې آزادول د غلام دی مسلمان ولا تجب عليه الديه یعنی دیت په نه دی واجب وجه دا چې د اهل کافر دی والکافر لا يستحق الديه کافر مستحق د دیت نه دی ځکه دیت دا په اعتبار د میراث سره ولا وراثه بینه و بین اهله دی خو خپل مسلمان دی او اهل کافر دی نو دیت په طریقې د وراثت سره یې د وراثت په طریقه تقسیمیږي او اختلاف د دین په صورت کې میراث نه وي نو د د میراث ورثه ته نه پاتې کیږي لدی وجه نه دلته دیت نشته نو ګوره یو مقتول مؤمن دا دی چې د په خپل مسلمان دی خو ورثه کافران دي نو چې ورثه کافران دي دلته به یوازې په قاتل باندې کفاره دیت بنئ ځکه دیت ورثه ته ورکول شي او دلته د د ورثه ته میراث نشي ورکول ځکه اختلاف د دین راغلی دی وان کان من قوم بینکم وبینهم میثاق وان کان دلته ګوره دا کان ضمیر دلته د کان د پاره اسم چې مقدر دی په دې کې دوه توجیهات دي او جمهور مفسرین دا دواړه توجیهات دواړو ته صحیح وایي څوک یو ته ترجیح ورکړي څوک بل ته ترجیح ورکړي اول درته مرجوح تفسیر ذکر کوم مرجوح تفسیر دا ده وان کان المقتول المسلم د مؤمن قید مې درته ولګولو کچرته و مقتول مؤمن من قوم بینکم و بینهم میثاق دا مقتول مؤمن د داسې کافر قوم نه دی بینکم و بینهم میثاق چې تاسو د غوی په مابین کې میثاق یعنی عهد موقت او مؤبد عهد موقت دی یا مؤبد دی مطلب دا دی چې دا مقتول په خپل مؤمن دی او دا قومي ذمي دی یا معاهد دی د په خپل مؤمن دی شاباسي خود د ورسه څه شي دي زمیان دي او یا معاهدین دي نو بیا به څه کو نو فدیه یعنی فعلاقات له دیه نو د په قاتل باندې به دیت ده مسلمه دا به حواله کول شي اله اهله اهل د دې مړی ته کچرته په اهل کې کوم مسلمان پیدا کېدو نو هغه ته به حواله کړی شي او که په اهل کې مسلمان نه پیدا کېدو نو بیا به اهل ته نه حواله کیږي ځکه کافر د مسلمان نه میراث نه وړي دا یو تقدیر شو او د دې تقدیر تایید په یو قرائت باندې کیږي دلته یو بل قرائت داسې ده وان کان من قوم بینکم وبینهم میثاق وهو مؤمن دا وهو مؤمن په یو آیا په یو قرائت کې پکې شته نو د وهو مؤمن لفظ په یو قرائت کې شته لدی وجنه ما درته ویل چې ان کان المقتول المؤمن ان کان المقتول المسلم نو د کان اسم چې د مقتول مؤمن او مقتول مسلم دی دا یو توجیه ده لیکن جمهور مفسرین امام جساس او مولانا اشرف علی تنوی رحمه الله په بیان القرآن کې هغه دلته دویمه توجیه ذکر کوي چې دا د کان ضمیر دا معاهد او ذمی ته راځي دی نو مقتول مسلم نه دی بلکې مقتول ذمی یا معاهد دی د مقتول مؤمن بیان دلته نه دی نو ان کان المقتول الذمی او یا المعاهد کوي د مقتول ذمی یا معاهد من قوم د داسې قوم نه بینکم وبینهم میثاق چې تاسو د غوی په مابین کې عهد موقت یا مؤبد دی نو دا مقتول هم ذمی دی کافر دی خو ذمی دی یا معاهد دی او دا قوم هم چې دی ذمی او معاهد دی او دا چا ووژلو فدیت مسلمه الی اهله نو بیا به دیت د اهل ته ورکوي نو دا ښه معنا ده دا مقتول هم ذمی دی اهل هم ذمی دی مقتول هم معاهد دی اهل هم معاهد دی نو دلته به قاتل کفاره هم ورکوي رقبه به ازادوي او دیت به هم ورکوي فدیه مسلمه الى اهله وتحرير رقبه مؤمنه کما هو حکم سایر المسلمین لکه د نورو مسلمانانو چې کوم حکم دی او امدغه د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب هم دی چې معاهد یا ذمی چا ووجلو نو په دې صورت کې به تحریر د رقبیم وي او اهل د دته به دیت هم ورکړي لکه د مسلمان پشان پوره دیت به ورته ورکړي فمن لم یجد الله پاک فرمای چا چې پیدا نو کړو دا رقبه فمن لم یجد رقبه یحررها رقبه نه وا دا سه رقبه د پیدا نه کړ چې دا آزاد کی نو فصيام یعنی فعليه صيام شهرين متتابعين بیا د رقبه په ځای باندې په د کفاره ده روزه د دوه میاشتو متتابعين پر لپسې دوه میاشتې توبه من الله دا مفعول له دی یعنی شرح ذلک توبه دا مشروع شوی دا توبه من الله مراد د توبې نه قبول د توبې دی په دې کې الله پاک دې خبرې ته اشاره کوي چې په قتل خطا کې د دې قتل ګناه نشته خو د ترک الاحتیاط ګناه شته هدايه کې موږ هم داسې وایو کنه چې د ترک الاحتیاط ګناه پکې شته اول شته ګوره د آیات هم په دلالت کوي چې توبه من الله يقتل حال دا چې متعمدا دا قاتل قصد کوونکی وي قتل عمدي نو قتل عمد تاسو په هدايه کې ویلي دي چې عالم هم د قتل وي او اراده هم د قتل وي نو دې ته قتل عمد وي عالم د قتل د وسپنه ده او اراده هم د قتل ده اراده دې هم د وژلو کړې ده دې ته قتل عمد وي او که اراده د قتل وي خو آله د قتل نه لکه لرګی وي یا تیږه وي نو دې ته بیا قتل شبیه بالعمد وایي نو دلته د قتل شبیه بالعمد بیان نه دی بلکې د قتل عمد بیان دی ومن يقتل مؤمنا متعمدا څوک چې وژني یو مسلمان حال دا چې د قصد کون کې وي په قصد یې وژني فجزاؤه جهنم یعنی فجزاؤه الاخروی جهنم اخروی جزای جهنم ده دنیوي جزای جهنم نه ده دنیوي جزا خو قصاص دی چې په سورته بقره کې الله پاک ذکر کړی دی نو د دې دا مطلب نه دی چې صرف جهنم جزا ده او په دنیا کې بنه قصاصيږي د اخروی جزا ده دم د امام صاحب د مذهب تایید کوي د احنافو د احنافو مذهب دا دی چې د حدود زواجیر دي کفارات نه دي حدود په دې دنیا کې د دې لپاره جاری کیږي چې نور خلک بیا داسې عمل ونه کړي د ګنا نه پنه خلاصيږي نو د دې حد په وجه باندې فجزاؤه جهنم جزاء اخروی جهنم ده جزاء دنیوي قصاص ده نو اگر چې په دنیا کې قصاص شو خو به هم په آخرت کې جهنم ته ځي نو دا دنیا کې قصاص ورته کفاره نه ده د عذاب نه پینې خلاصيږي خو بیا هم جهنم ته ځي خالدن فیها دا خالدن حال واقع شوه ده من فاعل مقدر يقتضيه المقام نو خالدا فيها د به همیشه په دې جهنم کې دلته تاسو شریقایت کې وایي چې د خلود نه مقصد طويل مراد ده وګدا زمانہ به په دې جهنم کې پروتي وغضب الله عليه المعطوف عليه مقدر وهي عاطفه د معطوف عليه ورته مقدر کا حكم الله بان جزاءه ذلك الله فیصله کړې ده چې د جزا دغه ده وغضب الله عليهم او الله پاک په د باندې غضب هم کړی دی ولعنه یعنی ابعده عن رحمته د خپل رحمت نه لری کړی دی او اعد له عذابا عظیما او د ته تیر کړی دی په آخرت کې عذاب لوی یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی الارض نزلت فی سریه قتل ابو الدرداء فیها راعی غنم دا د یوې سریه په باره کې الله پاک د آیات کریمه نازل کړو چې ابو الدرداء رضی الله عنه پکې هغه شپونکی وژلو مخکې مې چې تاسو ته واقعا ذکر کړه شپونکی ورته لا اله الا الله ویلې د حضرت ابو الدرداء رضی الله عنه دا خیال شو چې یره د کلمه د خپل ځان د بچ کېدو د پاره ویلې ده نو قتل کړو نو الله پاک فرمایي چې چا درته کلمه ویلې می قتلوه واقعا دا و چې د سفر په حالت کې ابو الدرداء رضی الله عنه یو سړی ووجلو نور دا تقید به سفر نشتا تقید به سفر لوجه د شان نزول نه ده دا حکم عام ده په سفر کې وی که په حضور کې وی خو چې چا درته لا اله الا الله ویلې نو دا هغه وجل تا ته ناجایز دي اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا نو خط تحقیق وکړئ یعنی فطلبوا بیان الامر خو تحقیق وکړئ چې مسلمان درنه ونه وژل شي ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا ولا تقولوا تاسو مو وای لمن د لام د تبلیغ د پاره ده د هغه چا د پاره القا د ماضی په معنا د مضارع سره ده یعنی یلقی چې تاسو ته اچي یلقی الیکم چې اچي تاسو ته در اچي تاسو ته السلام سلام د سلام نه اطاعت مراد ده یعنی حیاکم بت د سلام نه یا عین سلام مراد ده حیاکم بتحیه الاسلام تاسو ته السلام علیکم دا تحیه د اسلام درته پیش کړه د دې په مقابله کې تحیه د جاهلیت د جاهلیت ده لکه انعم صباحا یا حیاک الله یا ګډ مارنینګ دغه سلامونه دا د جاهلانو دي او د اسلام سلام چې السلام علیکم دی نو تاسو مو وای هغه چاته القا الیکم السلام یعنی حیاکم بتحیه الاسلام چې اسلامی سلام درته واچولو او یا د سلام نه اطاعت مراد ده چې تاسو ته خپل اطاعت ښکارا کړو لا اله الا الله درته ویلي نو ته داغه په باره کې دا مو وای چې لست مؤمنه ته د زړه مسلمان نه او ته په خله دا کلمه ویلې ده د دې لپاره چې ته د قتل نه بچ شي نو لا تقولو دا نه مقید ته متوجه ده تقولو ته او دا قید چې تبتغون ده ګوره لا تقولو تبتغون دا تبتغون دا جمله خو حال واقع شوې ده د فاعل د تقولونه نو فاعل د تقولو حال خو قید کنه نفي قید ته متوجه کیږي غالبا دلته قید او مقید دواړو ته متوجه ده دی قول ته متوجه ده او تبتغون ته متوجه ده تبتغون دا حال واقع شوه د فاعل د تقولون دي تم نه نه متوجه ده او تقولو تم متوجه ده تاسو قولا مکوي او تبتغون یعنی غواړم ما عرض الحیات الدنیا مال د ژوند دنیوي د حال الله ذکر کړو علت الحجلی ته اشاره کوي چې تاسو په تلوار باندې دا سړی ولې مړ کړو نو ډیر زر دی وجلو تحقیق دی ونه کړو ځکه ته غواړي مال د ژوند دنیوي د د درامې د پاره دی وجلو چې د مال غنیمت کی نو فعند الله د علت د پاره د نه دی عن القید ګور نه خود د دوو شینو نه راغله کنه د مقید نم راغله چې قول دی دا وینا مکوه او د قید نم راغله چې تبتغون دی نو دلته فعند الله دا علت دی د پار دا تعلیل دی د پار د نهي عن القید د تبتغون د پار دا د تبتغون نه تول منع شوي ځکه فعند الله د الله پاک سره مغانم کثیره غنیمتونه ډیر دي کذالک یعنی کمن القا الیکم السلام لکم دغه بیچاره شپون کې چې تاسو السلام علیکم ویلي نو د پشان کنتم من قبلو تاسو وای پوخوا نو تاسو هم د د پشان باندې وای یعنی یوازې د اسلام په اظهار باندې تاسو په امن وای مخکې تاسو په حقیقت د اسلام نه پوهیدای یوازې په اظهار د اسلام الله تاسو ته امن درکړو دغه شپون کې بیچارم د تم په کار دی چې په اظهار د اسلام تاسو ورته امن ورکړی دا قران ډیر بلیغ کتاب دی دا چې په 15 کالو کې مون ترجمه کولای نو لبه خوند کړی دی دا فعند الله مغانم کثیره ګوره مخکې د دوو شیانو نه نهې راغله یو د مقید نه چې لا تقولو دی او بل د قید نه چې تبتغونه دی فعند الله د علت د پاره د نهې عن القید او کذالک کنتم د علت د پاره د نهې عن المقید دی لا تقولو دا وینا ولې مکوه ځکه کذالک کنتم من قبلو همداسې تم وي پوخا یوازې په اظهار د اسلام باندې مأمون وي نو په خله به دې ځان ته مسلمان ویلې تا ته امن ملاو شوی نو د تم په کار دی چې تا امن ورکړی دی کذالک کنتم من قبل تعلیل للنهی عن المقید دا علت د پاره د نهی عن المقید دی کذالک کنتم من قبل دارنګ وای تاسو مخکي من قبل یعنی من قبل الهجره د هجرت نه مخکې چې یوازې د اسلام په اظهار باندې تاسو مأمون وئ فمن الله علیکم نو الله په تاسو احسان وکړو فتبینوا نو خط تحقیق کوئ فتبینوا هذا الامر په دې مسله کې خط تحقیق کوئ دا غي نرسته قتل کوئ ان الله کان بما تعملون خبيرا بشک الله پاک تاسو په عمل باندې خبردار دی لا یستوی القاعدون په دې کې ترغیب ال الجهاد ده مخکې مسله دا ذکر شو ملي اردو وربکه کوم کلمه وای نو د دوی وجل څنګه دی ګوره دا فتاوی الکاملیه په دې کې یو مسله ذکر شوې ده چې کله کافران یو ملک تراشي لکه امریکایان افغانستان تراغلو او وانضم الیهم بعض القبایل د دې امریکایانو او د دې حربیانو سره بعضې قبایل یو ځای شي نو د دوی حکم بیا څه دی بعضې قبایل ورسره همکار شي او د کفارو حربیانو په همکارۍ کې د مسلمانانو په خلاف جنگيږي نو د دوی حکم څه دی نو بیا وایي د احناف په مذهب کې ماته د دوی حکم ملاو نشو ځکه احناف دې مسئلې ته متصور نه وایي وایي دا غیر متصوره خبره ده چې دومره بغیرته بم پیدا شي چې یو کافر دی د مسلمان په ملک حمله کړی وي او په دې اسلامی ملک کې دی بعضې داسې خلک بیا را پیدا شي چې د دې کافرانو سره د همکار شي یو خو دینی غیرت هم د دې تقاضا نه کوي بل اسی انساني بشري غیرت هم د دې تقاضا نه کوي چې د دې ور سره یو ځای شي نو که مسلمانی اسلام ورته وي چې مې یو ځای کېږه که مسلمان نه نو انسان خوده انساني غیرت هم د دې تقاضا نه کوي چې دا دې ورسره یو ځای شي نو په فقه حنفي کې مې د دې حکم پیدا نه کړو مالکی فقه کې د دې حکم شته مالکی فقه کې نو اوس فتوا د مالکیانو په فقه ده ځکه حنفي فقه کې د دې مسله نشته د دې حکم نو مالکی فقه کې د دې حکم دا دی چې حکمهم حکم اهل الحرب د دوی حکم د حربیانو دی د دوی حکم د مغي يرغلګرو دی نو يرغلګر دا غوي قتل واجب دی نو د قتل بم واجب دی دا څوک چې ور سره همکار شوی دی خود دا د يرغلګر په منځ کې فرق دی دا افغانې چې د دې امریکایي سره یو ځای شوی دی نو د دې دوړو په منځ کې فرق دا دی امریکایي به ته ولې وژني یو دا چې د کلمه نه وایي دویم دا چې د په اسلامي ملک حمله کړې ده حربي کافر دی کافر دی او حربي دی د دې دوه وجنې وژنو کنه کافر دی او حربي دی د که حرب پریدي او کفر پریدي کلمه وای او جنگ پریدي بس دته امن ملاويږي دی به بیا نه وژل کېږي امریکایي به نه وژل کېږي ښه د ده سره په څنګ کې چې کوم افغانی دی او د ده همکار دی دا د څه د وجې نه وژنو دی د کفر د وجې نه نه وژنو چې دی کافر دی دی خو کلمه وایي د مخکې نه کلمه وایي کلمه وایي او د امریکایي سره یو ځای دی نو د دې وجې نه نه وژنو چې دی کلمه نه وایي د دې وجې نه وژنو چې دی همکار د کافر دی نو دی به هلته د قتل نه خلاصېږي چې همکاري پرېږدي د کلمې په وجه دا نه خلاصيږي د همکارۍ په وجه خلاصيږي امریکایي د کلمې په وجه بچو او افغاني چې ده دا د همکارۍ د ترک په وجه بچ کیږي د کلمې په وجه نه بچ کیږي کلمه خو مخکې نه ده ویلې ده یعنی خلاصه ده چې د اسلام نه په کومه دروازه وتلې په هغه دروازه به اسلام ترازي امریکایي د اسلام نه د کفر د لا اله الا الله په دروازه وتلی دا کلمه نه وای تر څو چې کلمه نه ویلي دا ترغی پورې د قتل واجب دی د اسلام په دروازه د اسلام نه وتلی صحیح دا د سره چې کم ترجمان دی همکار دی ور سره دا د لا اله الا الله په دروازه نه دی وتلی د اسلام نه دا خو لا اله الا الله وای د چې د اسلام نه وتلی دی او د قتل واجب شوی دی د همکارۍ د وجنه نو تر څو چې د همکاري ترغی پورې د وجل جایز دی او چې همکاري پرې خو ده به وجل ناجایز دي لا یستوی القائدون نو مخکې الله پاک د قتل مزمت ذکر کړو نو اوس دا خو ګرانه مسله شو مجاهد ته مجاهد به اوس د دین ویریږي چې زه جهاد ته زمانه زما د لاس نه مسلمان مون نشي نو الله پاک دلته ترغیب ال الجهاد ورکړي چې جهاد کې ډیر غټ فضایل دي لا یستوی القاعدون ندی برابر قاعدون لا يستوي القاعدون يعني الذين اذن لهم في القعود هغه خلک چې هغه ته اجازه ته په قعود کې شوه دي قاعدون دي خو په اجازه باندې قاعدون دي په بخاری شریف کې د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما روایت ده انهم القاعدون عن بدر د دین مراد هغه قاعدون دي چې د بدر د غزوې نه پاتې شوی او د بدر د غزوې نه چې کم خلک پاتې شویو هغه د اجازت سره پاتې شویو پیغمبر علی السلام هغه ته اجازت کړو چې تاسو خوخه چې زما سره زی او کنه زی نو دغه قاعدون د قاعدون نه څوک مراد شو الذين اذن لهم في القعود چې اجازت ورته په قعود کې شوې ده نو دغه قائدون چې په کورونو کې ناس دي د اجازت سره من المؤمنین هم د حال د دې قائدین نم په دې کې اشاره کوي دی خبره ته چې دا قعود دی قعود دوی د ایمان نه نه دی ایستلی د دې قعود سره سره بیا مسلمانان دي غیر اول الضرر غیر اول الضرر حضرت زید ابن ثابت رضی الله عنه فرمای كنت اكتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في كتف لا يستوي القاعدون زه د پیغمبر علی السلام سره ناستم او دا آیات کریمه مې لیکلو چې لا يستوي القاعدون من المؤمنين قاعده د پکور کې ناس خو الذين اذن لهم في القعود اجازه ورته د قعود شوه دی جهاد ته نه دی تللی نو د د هغه مجاهد سره نه دی برابر چې هغه جهاد ته تللی دی والمجاهدون في سبيل الله دا قاعدون او مجاهدون نه دی برابر دی نو چې کله دا آیات ما لیکلو وای دلته عبد الله ابن مکتوم سیبم ناستو نو عبد الله ابن مکتوم په دواړو سترګو ړوندو د پیغمبر علی السلام ته ویل چې یا رسول الله قد انزل الله فی فضل الجهاد ما انزل الله پاک په فضیلت د جهاد کې دا آیات کریمه نازل کړو چې قاعدون د مجاهدینو سره ندي برابر او انا رجل ضریر او زه په دواړو سترګو ړوند یم فهل لی من رخصت ایمات رخصت شته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ادري پیغمبر علیه السلام فرمل چې ما ته پته نشته چې تا ته برخصت وی که بنئ قال زید حضرت زید ابن ثابت سے فرمای چې دا آیات ما لیکلو وقلمی رطب ما جفا او زما قلم لا لوند و شوی نو حتا غشن غشن نبی صلی الله غشن نبی الوحی پیغمبر علی السلام باندې د وحی کیفیت راغلو نو چې د وحي کیفیت راغلو ووقع فخذه على فخذي د پیغمبر علی السلام ورون زما په ورون را پریوتو حتی کادت تدق من ثقل الوحي تر دې چې قریب وځه چې زما ورون مات شوی وي له دروندوالي د وحي نه ثم جلی عنه بیا د وحي کیفیت ختم شو فقال لي اكتب يا زيد غير اولي الضرر اي زيد دا پکې ولیکه چې غیر اولي الضرر نو دا غیر اولي الضرر به ورسته نازل شو نو ندی برابر قاعدون بالاذن د اجازت سره د جهاد نه پاتې دي دا ندی برابر والمجاهدون فی سبیل الله او هغه خلک چې هغه جهاد کوي د الله په لار کې باموالهم وانفسهم په خپل مالونو نفسونو باندې نو غیر اول الضرر غیر اول الضرر اول الضرر چې دي دوی د قاعدونو په حکم کې نه دي الله پاک دوی ته معافي کړې ده نو غیر اول الضرر په دې کې دوه ترکیب دي یو ترکیب پکې دا دی چې دا صفت کده القاعدون د پاره په دې اعتراض راځي چې القاعدون معرفه ده او غیر اول الضرر غیرو د اضافت په وجه نه معرفه کیږي دا نکره ده نو مطابقت ناراضي په مابین د موصوف او د صفت کې نو بعضی علماو دا جواب کړی دی چې القاعدون کې الف لام جنسی دی او معرف بلام الجنس دا په حکم د نکری کې وي نو القاعدون په حکم د نکری کې دی او غیر اول الضرر دام نکره ده نو نکره د نکری د پر صفت شو لیکن دا جواب غلط دی امام رضی رحمه الله فرمایي ان المعرف بلام الجنس معرفه بلام الجنس اگر چې په حکم د نکری کې ده لکنه لا توصف بكل ما توصف به النکره هر نکره د په صفت کې نشي واقع کېده بلکې یو نکره صرف د معرفي بلام الجنس په صفت کې واقع کېدې شي چې جمله فعلیه او فعل جمله فعلیه فعلها مضارع چې جمله فعلیه او خدا فعل به فعل مضارع وي لکه لقد امر على اللئيم يسبني دلته یو توجیه پکې دا ده چې اللئيم کې الف لام جنسي ده دا موصوف او يسبني دا ورته صفت يسبني جمله فعلیه ده او فعل پکې مضارع ده نو هر نه کړه ورته صفت نشي کېده دا غیونه کړه ورته صفت کېده شي چې جمله فعلیه او فعل مضارع وي نو دا جواب غلط دی چې القاعدون کې الف لام جنسی دی نو په حکم د نکری کې دی نو دا نکره ورته صفت شو هر نکره د غیر پر صفت نشي کېدی کوم نکره صفت کېدی شي چې جمله فعلیه او فعل بیا مضارع وي نو خطر ترکیب دا دی چې دا بدل دی د القاعدون نه لا يستوي القاعدون قاعد مبدل منه غير اولي الضرر داترنا بدل والمجاهدون او ندی برا دا قاعدون ندی برابر قاعدون او مجاهدون ندی سره برابر چې دا مجاهدون دي د الله په لار کې به اموالهم وانفسهم په خپل مالونو په نفسونو باندې فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم الله فضیلت ورکړي د مجاهدینو ته چې هغه جهاد کوي په خپل مالونو په خپل نفسونو باندې علی القاعدین لعذر قید ورسره ولګوي ورسته یو اعتراض په دفع کوم علی القاعدین لعذر او علی القاعدین باذن باذن لعذر په اجازت باندې پاتې دي یا د عذر نه پاتې دي نو په دوی باندې الله مجاهدینو ته فضیلت ورکړی دی درجتن یو درجه درجتن نکره ذکر کړه یعنی دومره درجه ده لا یقادر قدرها لا یقادر قدرها چې دا غي پته نه لګیږي ولا یبلغ کنهها او داغه کنه ته څوک نشي رسیدي نو درجه منسوب دی مفعول مطلق د پاره د فضل ده ځکه درجه متضمنه د معنا د تفضیل لره لکه ضربته صوتا یعنی ضربته ضربتا مفعول مطلق من غیر لفظه خو جایزی کنه ضربته صوتا نو صوتا مفعول مطلق ده ځکه متضمن د معنا د ضربتا لره نو دلته هم دا مفعول مطلق دی متضمن د معنا د تفضیلا لره فضلهم تفضیلا لکه داسې چې ویلی نو مفعول مطلق دی او کدا درته خو نه درکې نو بیا داسې وایا چې دا حال دی په تقدیر د زوی باندې زوی درجتن حال دا چې دوی صاحبان د درجې دي نو یو درجه فضیلت راغی وکلن وعد الله الحسنى وعد دو مفعول غواړي کلن مفعول اول دی الحسنى مفعول ثاني دی وعد الله کلن الحسنى وعد کړی د الله په کلن د دې دواړو سره کم دواړه القاعدين لعذر او المجاهدين مجاهدين او قاعدين لعذر د دواړو سره الله وعده کړی دا الحسنى د خي جزاء چې هغه جنت ده دواړه به الله جنت ته قاعدین لعذرن بم جنت ته بیایي او مجاهدین بم جنت ته بیایي خو مجاهدینو یوه درجه پې زیاته ده کلن کې دا تنوین عوض د مضاف الیه نه دی یعنی کل واحد من الفریقین دواړه ډلې چې دي الله د دوی سره وعده د جنت کړې ده وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما درجات ګوره دلته الله پاک فرمایي چې الله فضیلت ورکړي مجاهدینو ته په قاعدینو د اجر عظیم هغه اجر عظیم درجات اندي نو دلته اوس اعتراض راځي چې دلته فضیلت د درجات دی او مخکې فضیلت د وی درجه راغی مخکې الله پاک فرمایل چې یو درجه فضیلت دی او دلته الله پاک فرمایي چې د مجاهد په قاعد درجات اندي نو تعارض راغی کنه مخکې یو درجه فضیلت او دلته درجات نو دلته به د قاعدین نه قاعدین بلا عذر واخلي وفضل الله المجاهدين على القاعدين بلا عذر مخکې قاعدین به عذر او دلته قاعدین بلا عذرین دي نو په قاعد به عذرین باندې یو درجه فضیلت ده او په قاعد بلا عذرین باندې درجات دي ډېری درجه فضیلت ده نو تعرض ختم شو وفضل الله المجاهدين الله پاک فضیلت ورکړی دی مجاهدینو ته علی القائدین بلا عذر فاخي قائدینو باندې چې بلا عذرینی اجرا عظیما اجر عظیما دا اجرا عظیما دا مصدر مؤکد دی د پاره د فضل یعنی د مفعول مطلق دی ځکه د متضمن د معنا د تفضیل لره دام داسې لکه ضربته صوتن درجات دا بدل دی د اجرا عظیما نه بدل الکل من الکل هغه اجر عظیم عبارت د درجاتو نه دی نو یو طریقه د تعارض مې درته په دې ختم کړه چې مخکې قاعدین لعذرن او دا قاعدین بلا عذرن په قاعدینو به عذرن باندې یو درجه فضیلت دی او په قاعدینو بلا عذرن درجات دی او بعضی علما داسې وایي چې مخکې درجتن جنس دی جنس جنس یطلق علی القلیل والکثیر اطلاق د یو نه تر لا اله نهایت پورې مراتب باندې کیږي درجتن یو درجه تر کروڑونو پورې همدا سزا نو درجتن جنس ته نو مخکې الله پاک فرمایلی چې فضیلت ورکړي الله مجاهدینو ته په قاعدینو لعذرن او په قاعدینو باذنن باندې درجتن جنس د درجه نو مخکې جنس د درجه ذکر شوی وو اوس د هغې جنس د درجې نه چا توهم وکړو چې د جنس د درجې نه به یو درجه مراد وي نو الله دفع د توهم وکړه چې هغې درجتن نه یو درجه مه مراده وه بلکې د هغې درجتن جنس نه درجات مراد کا پوه شئ نو په دې دویم کې دفع د توهم ده نو دا درجاتین د مخکینی درجاتین د لپاره بیان دی او دواړه قاعدین یو شی دي قاعدین بعذر او باذن مخکې درجتن ذکر شوی او جنس اوس د هغه جنس بیان الله پاک کی چې د هغه جنس نه وحدت نه دی مراد بلکې درجات مراد دی دا دویم هم ډیره بهترینه توجیه ده درجات منه ډیر درجات دي د الله د طرف نه درجات منه دا منه صفت د پاره د درجات دی دا په عظمت د دې درجات باندې دلالت کوي دا درجات ډیر غټ درجات دي ومغفرتن دا مر باندې عطف دی او د رحمت وعده الله پاک کړی ده ګوره دا ډیر عجیب آیات دی ظاهرا خو به تا ته معمولی غوندې ښکاري چې زه قاعدونو ته الله مرتبه ورکوي او مجاهدینو ته مرتبه ورکړې ده د مجاهدینو مرتبه ور باندې ډیری دي هغه مرتبه څومره دي عبد ابن حمید یو روایت کې ذکر کړی دی هي 70 درجه او یا درجه دي ما بین ما بین الدرجتين عدو الفرس الجواد المزمر 70 سنه د هرو د یوې درجې نه تر بلې درجې پورې دومره فاصله ده لکه یو تیزپری اس چې اویا کاله منډه وکړي نو اویا درجې زیات زیادت دی د مجاهد دپاره خو څومره د یوې درجې نه تر بلې پورې څومره فاصله ده عدو الفرس المزمر مزمر سبعین سنتن اویا کاله چې منډه وکړي ها اوس دا د فرض کفایي جهاد بیان دی ښه فرض کفایي جهاد فرض کفایي جهاد کې قاعدون او مجاهدون قاعدون بعذر او یا قاعدون باذن د دوی دوی دوی تم الله جنت ور کوي او مجاهدون تم الله جنت ور کوي فرض کفایي جهاد تاسو پیژنئ ما درته ویلو چې یو نوم دی فرض کفایي جهاد دویم نوم دی اقدامي جهاد اقدامي جهاد دا دی چې د مشرق نه تر مغرب پورې او د شمال نه تر جنوب پورې د مسلمانانو ټول ملکونه آزاد وي د مسلمانانو په قبضه کې نو دلته به یو ډله راځي او د اسلام د لازیاتې ترقۍ لپاره به جنگيږي نو چې دا یو ډله د اسلام د لازیاتې ترقۍ لپاره جنگيږي د دې په وجه د دې قاعدونو غاړه خلاصيږي نو قاعدون بم جنت ته ځي هغه مجاهدون بم جنت ته ځي خو د هغه مجاهدونو د دې قاعدونو په مابین کې درجات دي څومره درجاتین دي او یا درجات او د هرې درجې نه تر بلې درجې پورې د تیزپري اس د اویا کالو د منډې فاصله ده نو دا د فرض کفایي جهاد مسله ده ښه فرض کفایي جهاد کې قاعد نه دی ګناګار ځکه هغه مجاهدین د دغړه خلاصي او بل فرض عین جهاد ده د فرض عین جهاد دویم نوم دی دفاعي جهاد دفاعي جهاد دا دی چې د مشرق نه تر مغربه پورې یا د شمال نه تر جنوبه پورې د مسلمانانو د ملک یو ولیش زمکه د کافر په قبضه کې وي یو ولیش یو ملک نه یو ولیش نو دلته په هغه نږدې مسلمانانو جهاد فرض عین شو که دا غوی طاقت نه و بیا غوی ته چې څوک نږدې دي په غوی فرض شو که دا غوی طاقت نه و بیا چې غوی ته څوک نږدې دي په غوی فرض شو تر دې چې په ټوله دنیا باندې فرض شي نو الته بیا قاعدون ګناګار دي قاعدون بد په هغه زمانہ کې د منافق صفاتو چې څوک به د فرض عین جهاد نه پاتې وو دا به منافق پاتې کېدو مسلمان به نه پاتې کېدو نو به هر تقدیر ته بیا قاعد ګناګار دی داغه بیا فضیلت نشته نو دا د فرض کفایي جهاد بیان دی ګوره په فرض کفایي جهاد کې مسله دا ده دا قاعدون چرته قاعدونو په پیښور کې نه و فرض کفایي جهادو دا په مسجد نبوي کې قاعد و د ورځې به روژه و د شپې به تهجد کول نور قاعدون و صحابه کرامو یو خو صحابه و بل به د ورځې روژه و د شپې به تهجد و منځ په مسجد نبوي کې و دا قاعدونو نه دغه مجاهد فضیلت ډیر دی او یا درجه د داسې قاعد نه چې په مسجد نبوي کې قاعد دی د ورځې روزه دی او د شپې تهجد کوي او صحابي دی د هغه د عبادت د پخو ګرتم د دنیا ټول اولیاء نشي رسیدي نو زمونږ د زمانه د قاعد به څه حالي چې په پیښور کې قاعد دی پیښور کې په مدرسه کې دی یا په تبلیغي مرکز کې دی او بیم د هغه صحابي مرتبه ته خو نشي رسیدي هغه په مسجد نبوي کې قاعد او موت په مدرسه او مرکز کې تبلیغي مرکز کې قاعدین هغه د ورځې روزه او د شپې ټول شپه تهجد کول صحابه کرامو او موت هغه سينو نو ما او تا به څنګه د مجاهد د مرتبه سره ځان برابر ګڼو په دې مدرسو په دې تبلیغ په دې د هغوی او په دې خانقاګانو د پیر صاحبان چې پکې ناست دا درې وړه درته وایي مدرسې دي که تبلیغیان دي که پیر صاحبان دي دا چې جهاد ته لاړ نشي د مجاهد د پښې ګرد تم نشي رسېدی دا د ځان لوی نه حسابوي چې مونږ یاره د هغوی مرتبې کې یو ځکه مونږ هم داسې عمل کوو ګوره دا د صحابي عمل ته رسیدې شي دا د صحابي قعود ته صحابي داسې قاعده چې په مدرسه کې ته هغه سي قعود نشي کولای تبلیغي مرکز کې ته هغه سي قعود نشي کولای په خانقاه کې پیر صاحب هغه سي قعود نشي کولای کټول ورځ ذکر او مراقبه وکم د صحابي په شان قعود نشي کولای نو چې صحابي د مجاهد مرتبه ته نشي رسیدې نو د مدرسو والا د مراکزو والا تبلیغي مراکزو والا د خانقاګانو والا دا د مجاهد د خو ګرد تم نشي رسیدل لدی وجن علما فرمایي چې شهادت او چته مرتبه د ولایت ده د پیر سیبان چې دی او علما دا اولیاء د الله دی پیر سیبان دی کدا علما دی که هم مسلمانان دي چې د دین کار کوي دا تبلیغیان دي که هر څوک دي خو چې د دین کار کوي دا د الله اولیاء دي خو شهید چې دی دام د الله ولی دی خو په دې نورو د الله د صفاتو تجلا کیږي د الله د صفاتو او په شهید د الله د ذات تجلا کیږي د مرتبه ډیره اوچته ده وکان الله غفور الرحیم نو دا د فرض کفایي جهاد بیان دی نن سبا فرض کفایي جهاد نشته اندلس اتسو کال مسلمانانو دا قرطبی ال تلیکل شوی دی دا د هدایت النهر مصنف او تفسیر لیکل بحر المحیط د ال تلیکل دی په اندلس کې کله چې اندلس عیسویانو قبضه کړو نو سرکاري سطح باندې یو کمیټي مقرره کړه چې د مسلمانانو کتابونه ختم کړي د مسلمانانو کتابخاني وسوځي سرکاري طریقه باندې یو کمیټي و دوی 50 کالو کې د مسلمانانو کتابونه پوره ختم نکړه 50 کال د مسلمانانو کتابونه سوځول سوځول بیا هم نه ختمېده دومره غټه ذخیره د دین الته پرته و الته نن سبا څوک دین نه پیژني په ټول اندلس کې یو مسلمان هم نشته هغه ټولي کافر کړی دي نو هغه د کافرانو په قبضه کې دی نو یوازې د اندلس د وجنم ګوره جهاد فرض عین دی یوازې د نور خو عراق او افغانستان او د پاکستان او د ملکونو خو په ځای پرې ده الته اوس یو مسلمان هم نشته ان الذين توفاهم الملائکه دا بیان د پاره د قاعدین عن الهجرت ده مخکې د قاعدین عن الجهاد ذکرو اوس د قاعدین عن الهجرت ذکر الله پاک کوي ان الذين توفاهم الملائکه هغه خلق توفاهم الملائکه چې وفات کړی دي چې توفاهم الملائکه چې وفات کړي دوی لره ملائکی یعنی یقبض یقبض انفسهم الملائکه ملائکی د دوی روحونه قبضي الملائکه په صيغه د جمع باندې الله پاک ذکر کړو ملائکی د دوی روحونه قبضي ملک الموت قبضي او کوم ملائکه قبضي نو بعض علما دلته تقدیر لګي الملائکه ملک الموت واعوانه ملک الموت او د اعوان بحر المحیط تفسیر کې لیکلي چې ستتن د د اعوان شپږ دي د د ماوینان شپږ دي ثلاثه لارواح المؤمنین وثلاثه لارواح الكافرین د ملک الموت شپږ ماوینان دي درې د مؤمنانو روحونه قبضي او درې چې دی ور سره د کافرانو روحونه قبضي نو شپږ ماوینان دي نو ځکه الله پاک صيغه د جمع ذکر کړه خو جمهور علما فرمایي چې روحونه یوازې ملک الموت قبضي او الله پاک صيغه د جمع کله تفخیما ذکر کوي لکه قضینا خلقنا دا الله پاک پیدا کول یوازې کوي خو صيغه د جمع باندې الله تعبیر تفخیما کوي تعظیما نو تعظیما دلته الله پاک په صيغه د جمع باندې تعبیر کړی دی نو یوازې ملک الموت د خلق روحونه قبضوي ظالمی انفسهم د حال واقع شوه د ضمیر د توفاهم نه په حال کون د دې کاف د دې هم کې دا د چا روح چې قبض شوی دی ظالمی انفسهم حال دا چې دوی ظالمان دي د خپل نفسونو سره ظالمی انفسهم حال دا چې دوی ظالمان دي د خپل نفسونو سره به عدم هجرت چې هجرت نه کړي ظالمی انفسهم کی اضافه لفظی د تعریف نه فائدہ کوي نو قالو دا په موضع د حال کې دی د ملایکو نه حال دا چې دا ملایکی ورته وایي قالو یعنی الملائکه توبیخا ملائکه دوی ته توبیخا وایي فیما یعنی فی ای شیء فیما په اصل کې فیما ده الف د ما استفهامیه حذف شوه ده نو فیما یعنی فی ای شیء کنتم من امور دینکم یعنی تاسو څه حال کې وای یعنی ته د دین په کوم کار کې مصروف وي جهاد کې مصروف وي مدرسه کې د درس د کولو تبلیغ ته تلوي په خانقاه کې د ځان تصفیه کوله د دین څه ضروری کارونه دي کړی دي فيما كنتم ته د دین په کوم کار کې وي یعنی د دین څه ضرور کارونه دي کول نو قالو دوی به ورته وایي چې یا الله پاکه کنا مستضعفین یعنی موږ مغلوبو نو په دې وجه موږ د دین په ضروری خبرو عمل نشو کولای د دین په ضروری کارونو کې موږ نو مصروف کنا مستضعفین فی الارض و موږ ضعیفان پزمکه کې ضعیف ګڼل شي پزمکه کې خلکو موږ ته ضعیفان ویلي مغلوبو قالو نو د ملائکه به ورته وایي الم تکون ارض الله واسعه ایا نو د الله زمکه پراخه فتوهاجرو فیها نو تاسو به هجرت کړو کنه بیا د الله په دې زمکه کې نو د الله د دین په ضرورتو کې بمزان په دارالهجرت کې مصروف کړو فاولائک دا مبتدا اوله ده مأواهم دا مبتدا ثانی ده جهنم دا ورته خبر ده نو فاولائک دا خلق چي دي الله پاک فرمي مأواهم د دوی ځای چې د جهنم او جهنم دی لترکهم الفریضه المحتومه ځکه دوی هغه فرض کار پرې خودو فرض کار په هغه زمانہ کې هجرت وو نو دوی هجرت پرې خو وساعت مصيرم او ډیر بد زید ورګرځیدو دی دا جهنم هيا مخصوص بزم پکې حذف دی نو الا المستضعفين من الرجال مگر هغه مستضعفين د ناری نو نام لکه عياش ابن ربيعه سلمہ ابن هشام ولید ابن الولید والنساء او هغه مستضعفين چې ضعیف ګڼل شوی دي کمزوري شوی دي مغلوب دي والنساء د زنانو نه لکه ام الفضل لبابا بنت الحارث ام عبد الله ابن عباس د عبد الله ابن عباس مور و دام کمزوري و په هجرت قدرت نه لرلو ول ولدان او ماشومان لکه عبد الله ابن عباس دلته الله پاک ذکر د ولدان وکړو ولدان خو مکلف نه دي خو دلته الله پاک مبالغه کوي په وجوب د هجرت کې چې دا هجرت دومره ضروری امر وو چې پکار دی چې ماشومان هم کړي وي او یا ولدان خو مکلف نه دي د دوی اولیاء مکلف دي او یا د ولدانو نه مراهقون مراد دي والولدان لا يستطيعون حيله چې دوی طاقت نه لري حيله حيله یعنی د تدبیر یعنی نشي کولای څه تدبیر بعض علما د حيله نه اسباب د هجرت مرادي دوی سره اسباب د هجرت نشته نو بیا په دوی ګنا نشته ولا يهتدون سبيلا او نه پیژني دوی لار لار د هجرت مرته نه د معلومه نو کله دوی نه هجرت پاتې شي نو دوی بیا ګناګار نه دي فاولائک هم دا خلق چی دی عسل الله یعنی خی هلو امید ده د الله نه ان يعفو عنهم چې دوی ته عفو وکړي وکان الله عفوا او ده الله پاک عفو کون کې غفورا لمن تاب مغفرت کون کې لمن تاب دا هغه چا لپاره چې توبه وباسي ومن يهاجر في سبيل الله او هغه څوک چې هجرت وکړي د الله په لار کې یجد فی الارض مراغمن کثیرا نو دی به پیدا کی په دې ځمکه کې مراغمن زید هجرت کثیرا ډیر نو زید هجرت به الله ورته ډیر پیدا کی یا مراغمن د آرام ځایونه کثیرا ډیر نو ډیر د آرام ځایونه به الله ورته پیدا کی او دا وعده الله پاک پوره کوي د مهاجر فی سبیل الله سره څوک چې د الله د دین د لپاره هجرت وکړي نو هغه باندې په دارالهجرت کې هیڅ تکلیف نه وي لکه په مدینه منوره کې په مهاجرو تکلیف نه وو نن سبا تاسو چې دلته کوم مهاجر ګورئ دلته مر باندې هیڅ تکلیف نشته مراغمن کثیره تنزه د هجرت ډیر اسی جزئی جزئی واقعات خو پیخیږي نور غالبا ډیر آرام د هجرت زیم ډیر دی او د آرام زیونم ډیر دی او خپ راخه وسعت دی ارس رزق مله خلق ته ډیر خزیات ور کوي وسعتا فی الرزق او فراخی پر رزق کې تقریبا د انصارو په نسبت د مهاجرینو رزق نن سبا پراخه ده کتا سوی ګوره وسعتا ومن يخرج ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله هغه څوک چې اوزي د خپل کور نه حال دا چې د مهاجري الله ته او رسوله او د الله پیغمبر ته ثم يدركه الموت بعمومي او لاندې کې دلره مرګ ثم يدركه الموت دا عطف دی په فعل شرط باندې من يه او من يخرج په هغه يخرج ور عطف دی نو فقد وقع اجره على الله د هجرت په زمانہ کې چې ته وفات شوې نو فقد وقع اجره دا جواب د پاره د شرط دی وقع یعنی وجب بمقتضى وعده واجب شو تفضلا په مقتضا د وعدې د الله اجر د په الله وکان الله غفورا غفور الرحیم او د الله پاک ډیر بخون کې او رحم کوون کې واذا ضربتم في الارض واذا ضربتم واذا سافرتم اي سفر كان کله چې تاسو سفر کولو هر سفر چې وي فل ارض پزمکه کې فلیس علیکم جناح دلته یو قید پکې ولګوي اته څلويخ میله اذا ضربتم فی الارض بمقدار ثلاثه ایام ولياليها تاسو سفر وکړو پزمکه کې ضرب فی الارض تلل پزمکه کې اته څلويخ میله یا بمقدار ثلاثه ایام ولياليها درې شپې او درې ورځې نو چې د درې شپو درې ورځو په مقدار باندې د درې شپو درې ورځو د مقدار په اندازه تر روان وي یا اراده دی و چې اته څلويخ میله لاړ شي اته څلويخ میله لرې لاړ شي نو د خپلې ډاکخانې د علاقې نه چې ووتې یو ځای کې ډاکخانه ده کله لکه د دیدر کالونې ډاکخانه ده نو دا ډاکخانه چې څومره علاقې پورې د دې ډاکخانې والا خلک دي د دې ساحې نه ته ووتې نو ته دوه رکاته مونږ شروع کړه څلور رکاتي مونږ دوه رکاته کړه د دیر کالونې ډاکخانه کم ځای کې ده بهر تقدیر د دې ډاکخانې چې څومره خلک په دې کې شریک دي نو دا ټول ستا کلی دی په دې کلی کې به ته قصر نه کوي اگر چې تا د اته څلوېښت میله د تلو اراده کړي د ډاکخانې د ساحې نه چې اووتې ډاکخانې ځای بدل شو بله ډاکخانه شروع شوه نو هغه ځای کې بس بیا ته مسافر شروع شوې نو بیا به څلور رکاتي مونځ دوه رکاته کوي په دې پوه شوې ضربتم چې تاسو لاړ شئ په ځمکه کې اته څلوېښت میله اراده هم کړې وي فلیس علیکم جناح نو په تاسو باندې ګناه نشته ان تقصروا من الصلاة یعنی فی ان تقصروا من الصلاة په دې کې چې تاسو قصر وکړئ په مونځ کې من الصلاة کې من زائد دی په مفعول ور داخل دی اخفش هغه فرمایي چې من په اثبات کې مزایدې دي شي او یا من تبعیضیه ده جار مجرور په موضع د صفت کې د پاره د مفعول محذوفه ان تقصروا شیئا من الصلاه چې تاسو قصر وکړي په یو شی کې د مانځنه نو دا قصر تاسو ته جایز دی نو قصر کله جایز دی چې کله تا اراده کړی وي چې اتت سلويخ مل لري لاړ شي او بیا چې دی هغه چې د کور نه پټی ته ځي د کاروبار د پاره نو بیا بیا قصر کوي او دلیل بیا دا وی چې اذا ضربتم فی الارض چې کله تاسو لاړ شئ په ځمکه کې نو ضرب فی الارض دام دی چې د کور نه وځه پټی ته د زمیندار چې وي د کور نه پټی ته وځي دام ضرب فی الارض الله مطلق ذکر کړی دی اذا ضربتم فی الارض دا اته څلويخ میله مقدار یا درې شوروزه مقدار دا وی معین نه دی بچ کله د کور نه وته ضرب فی الارض سفر دی پزمکه کې شروع کړو نو بیا ته قصر وکړه نو د کور نه پټی ته چې وځم دوی قصر کوي نو مولانا اشرف علي تنوي رحمه الله فرمایي چې د یو حنفي د یو وبي سره بحث نو وبي ورته ویل غیر مقلد چې یره پټی ته وزم قصر بکوي لکه د دې ځنه چې وبن قصه خاني پوری زم قصر کوي وې دیم ضرب فی الارض ده کنه نو هغه حنفي ورته ویل چې بیا خو تاسو په کار دی چې ټول عمر قصر وکړي ځکه دا طالبان چې د دې زبیري مدرسې طالبان دي او د سپین جماعت ته ځي ضرب فی الارض وکړو که نه کړو یو څو متره ضرب فی الارض خو وکړو ضرب فی الارض مطلق دی نو وابیان چې د سپین جماعت ته د کور نه راوځي هم پکار دی چې قصر وکړي ځکه دا هم ضرب فی الارض دی نو پکار دی چې دوی بالکل مکمل مونځ ونه کړي دا ډېر بد خلک دي بس ټول کار ټول عمر یې په همدې کې تېر کړو چې خلک د عبادت نه منع کړي اوس دا مشن چې دوی چلی اخر به دا مو وایي چې دام دور فل ارض دی چې د کور نه مسجد ته ځي دا دور فل ارض دی نو بس دوه رکعاته کوه ځکه دور فل ارض الله مطلق ذکر کړی دی ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا کچرته تاسو ویریدئ کچرته ویریدئ تاسو لدینم ان يفتنكم الذين كفروا چې په فتنه کې به واچوي تاسو هغه خلک چې کافران دي چې تاسو به په فتنه کې واچوي هغه خلک چې کافران دي نو ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا دا شرط دی جواب حذف دی چې فليس عليكم جناح بیا په تاسو باندې ګنا نشته چې تاسو څلور رکعات لمونځ دوه رکعات وکړئ اوس که تاسو اعتراض وکړئ چې ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا دا قید د پاره د قصر شو قصر به په دغه صورت کې کوي چې کله ویری په سفر کې او چې ویره په سفر کې نه نو بیا به قصر نه جایز لکه د بعض اهل ظواهر دا مسلک دی چې که په سفر کې ویره نه و بیا به قصر نه کوي او چې په سفر کې ویره و بیا به قصر کوي تاسو ورته وایي چې ولا قصر علی الخوف دا قید اتفاقی دی احترازی نه دی په هغه زمانہ کې په سفرونو کې ویره و دا قید اتفاقی دی نور سفر د ویری وی او که د راحت سفری قصر واجب دی دلیل دا دی عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي صلینا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم بین مکه والمدینه موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره المنذ کړو په مابین د مکی او د مدینه کې ونحن امنون موږ په امنو لا نخاف شيئا د هیڅ شي نه ویریدو بیا هم درکاته موږ موږ کړو ندلت روح الماني ولا وي والتقييد بالشرط انما يدل على ثبوت الحكم عند وجود الشرط واما عدمه عند عدمه فساكت عنه وردا شرط ده د دې شرط په صورت کې به قصر وکي کدا شرط نو بیا به قصر کوي که به نه کوي نو عدم د شرط په عدم د حکم دلالت نه کوي وجود د شرط په وجود د حکم دلالت کوي مفهوم مخالف نه دی معتبر دا خلک دا د وابیانو په شان خلک د امام قرطبي په زمانه کې مو امام قرطبي د دوی نه شکایت کوي قال القاضي ابن العربي وقد تلاعب قوم بالدين یو څه خلک دی وای په دین لوبي شروع کړی دي اغه لوبي څنګه کوي فقالوا او وی ان من خرج من البلد الى ظاهره څوک چې د خار نه اطراف ته لاړو لکه د قصه خانې نه دیر کالو نه تراغلو قصر واکل هغه به مو قصر کوي او روزه به خوري د ته د روزي خړلم جایز دي وقائل هذا اعجمي د دې مسلک والا عجمی دی په عربی پویږي نو د قران په آیات پویږي نه اذا ضربتم فی الارض لا يعرف السفر عند العرب د عربو په نیچه د سفر څومره مقدار دی په دې خبر نه دی او مستخف بالدين یا په دین باندې رشخند وهون کېده ولولا ان العلماء ذکروه کو علماء د دې فرقې ذکر نو کړي لما رضيت ان المحه بمؤخر عيني نو زه په دې منم خوشاله چې د سترګو په کونج دی خلکو ته ورګورم دا خلک بالکل قابل د التفات نه و ولا افکر فيه بفضول قلبي او په دې بم زنوم راځي چې اسی فضول فکر مې په دوی کې کړی وي قابل د فکر او قابل د التفات او د نظر بالکل د خلق دینه خو بیا علماء ذکر کړي نو ما دا فرقه ذکر کړه چې دا داسي بی دین او په دین دین ته سپک نظر کوون کې خلک دي چې معمولی تللو تم سفر وایي واذا كنت فيهم نو دا دوه ډلې کا یو ډله د دشمن مخې ته ودروا او دویمه ډله ځان ته مقتدیان کا دی اولې ډلې ته چې دی یو رکعت لمونځ ورکړو نو بیا به دا ډله لاړه شي د دشمن مخې ته هغه دویمه ډله به راشي دویم رکعت امامتي هغوی ته ورکړه نو چې هغوی ته د دویم رکعت امامتي ورکړه هغوی به بیا لاړ شي د دشمن مخې ته هغه اوله ډله به راشي هغه پاتې رکعت به ادا کړي او چې دوی پاتې رکعت ادا کړو سلام یې وګرځولو بیا به هغه دویمه ډله راشي خپل تیر شوی رکعت به ادا کړي نو فلتقم طائفه منهم په دې قران کریم کې د دې دوړو ډلو د یو یو رکعت ذکر دی د هغه بل رکعت ذکر به په احادیثو کې شوی دی هغه حدیث به درته بیانوم فلتقم طائفه منهم نو ودی دریږي یو ډله د دوی نه معکم ستا سره وتكون الاخرى وجاه العدو بل ډله د دشمن مخې ته ودرېږي وليأخذوا اسلحتهم وادخلي الطائفه القائمه معك دا ډله چې ستا سره په لمانځ کې ولاړه ده دا دی واخلي اسلحتهم خپل اسلحه دومره اسلحه دې د ځان سره واخلي چې د د مانځنه نه مشغوله کوي لکه تور او خنجر مراد د اخذ نه عدم وضع دی یعنی اسلحه دې نګدي هغه طایفه چې ستا سره په دې لمانځ کې ولاړه ده د دې خپل اسلحه د ځان سره واخلي تور او خنجر نن سبا کلاشینکوف او تومانچا او ګرنیټ دا دې بالکل نګدي بلکې په مانځ کې دی ولاړی او اسلحه دی ورسره ای فاذا سجدوا چې کله دوی سجده وکړه سجدتي الرکعه الاولى د اول رکعت دو سجدي وکړي نو اول ډلې ور سره اول رکعت وکړو او دویم ډلې ور سره دویم رکعت وکړو نو د امام موز خلاص شو یو یو رکعت دی وی وی ډلې شو اول ډلې ور سره اول رکعت وکړو دویم پاتې شو دویم ډلې ور سره دویم رکعت وکړو اول رکعت پاتې شو نو هغه رکعات باقیه د دوړو ډلو هغه ذکر نشو دلته په دې آیات کریمه کې هغه په حدیث کې ذکر شوی دی اوله ډله راغله وذهبت هذه الى مقابله العدو دا دویمه ډله چې دویم رکعت کړي دي اول رکعت تر نه پاتې دي دا د دشمن مخې ته لاړه حتی قضوت الاولى الركعه الاخرى تر دو تر دې چې اول ډله ادا کړو الركعه الاخرى دا دویم رکعت دویم رکعت چې ترینه تیر شوی و دی ادا کړو بلا قراءت بغیر د قراءت نه ځکه په دې کې امام قراءت کړی و دوی خو د لاحق په حکم کې دي کنه د مسبوق په حکم کې نه دي نه بلا قراءت وسلم دوی سلام وګرځول دا د منځنه فارغ شو ثم جاءت الطائفه الاخرى بیاغه دویمه ډله راغله چې دا غوینه اول رکعت تیر شوی وقد الركعه الاولى غو مسبوقینو نو اول رکعت ادا کړو بقراءتن حتی صار لكل طائفه رکعتان تر دې چې د هرې ډلې دوه رکعاته شو نو په حدیث کې د پوره مون تفصیل داسې شوی دی وليأخذوا یعنی الطائفه الاخرى دا دویم ډله راغله او په دویم رکعت کې د امام پسې په لمانځه ودرېده نو وادخلی دوی حزرهم د بچاو سامانو یعنی ضروری اسلحه لکه ګرنیټ تومانچا بالکل د ځان نه خالص لا کوي حزرهم د بچاو سامان او خپل اسلحه ود الذين كفروا بيان لما لاجله امر دا امر الله ولي کوي چې ځان مخالص لا کوا ځکه خوخي هغه کسان چې کافران دي لو تغفلون ستاسو غفلت عن اسلحتكم د اسلحو ستاسو نام وامتعتكم او لاسباب خپلونام هغوی ستاسو غفلت خوښوي چې دوی د اسلحو نه غافل شي او د اسبابو نه غافل شي فیمیلون نو حمله وکړي دوی علیکم پتا سو باندې میلتن واحدتن حمله یوا ولا جناح علیکم او نشته دی ګنا پتا سو باندې ان کان بكم اذن کچرته و پتا سو باندې څه zarar مم مطورن د باران فاذا قضيتم الصلاه چې کله ادا کړی تاسو لمونځ فذكر الله نو به الله یاد کوي یعنی داومو عليه في جميع الاحوال دوام وکړي د الله په ذکر باندې په ټولو حالاتو کې قیاما په ولاړ او قعودا پناستم وعلى جنوبكم او په اړخونو خپل باندې نو په هر حالت کې الله یادوي فاذا مأننتم فاذا مأننتم قتاده او مجاهد د دې معنا داسې کوي فاذت مأننتم یعنی اذا اقمتم چې کله تاسو مقیمین شوي فاقیموا الصلاه نو بیا مونږ د قیدی موافق وکړي د قیدی موافق صحیح مونږ کوي دویمه معنا د عزت مأننتم دم عزت مأننتم چې کله تاسو آرام شوي سکنتم بزوال الخوف په معینو وختونو کې لا يجوز اخراجها عن اوقاتها د خپل اوقاتو نه د دې اخراج نه دی جایز نو په خپل وخت کې فرض کړی شوی دی نو جمع بین الصلاتین ګنای کبیره ده یو دلیل ورته دا آیات کریمه ده ځکه مونږ په خپل وخت کې فرض ده نو چې فرض نه څنګه کوي د مازیګر مونږ لا فرض نه ده په خپل وخت کې به فرض کیږي نو د فرض کېدو نه مخکې ته په ماسپخین کې کوي د ماخوستن لمونځ فرض نه دی او د فرض کېدو نه مخکې ته په ماښام کې کوي نو لا فرض نه دی او تی کوي لکه لا مړ نه دی او تی ورته جنازي کوي لا د روژه نه ده او ته روژې نیسي لا اختر نه دی او ته د اختر مونځ کوي نو دا رنګ لا مونځ فرض نه دی او تی کوي نو دا د آیات کریمه نه مخالفت دی او ګناه کبیره ده حضرت عمر رضی الله عنه خپل والیانو ته خطونه ولېګل چې تاسو په دې ولایتونو کې اعلان وکړئ ينهاهم ان يجمعوا بين الصلاتين خلک منع کول د جمع بين الصلاتين نه ويخبرهم او دا خبر ورته ورکولو ان الجمع ان الجمع بين الصلاتين في وقت واحد كبيره چې جمع بين الصلاتين په یو وخت کې دا ګناي کبیره ده نو دا ګناه کبیره ده په یو وخت کې دوه لمونځونه کول نو وابیان دا کار کوي دوه لمونځونه په یو وخت کې کوي شیعګانې کوي وابیانې کوي او بیا حدیث هم پیش کوي نو هغه حدیث نه جمع سوري مراده ده هر مونځ په خپل وخت کې شوی دی لکه د ماسپخین مونځ د خپل وخت په اخر کې او مازیګر مونځ د خپل وخت په اول کې ولا تهنوا في ابتغاء القوم نو دوی د جمع د دې ګنای کبیره مشن چلی د ګنای کبیره دعوتونه خلکو ته ورکی جمع بین الصلاتین په ننګرهار کې شپریهار ورته وی وول سوالای ده او بیا د خالص بابا فامیلې دومره فاصله ده تقریبا لکه د دې ځنه چې د پښتخري چوکه پورې زی د دینم کمه فاصله ده نو زه د کمیسون والا هم کمیسون د ننګرهار په کمیسون کې مجاهدین میرا غوښتي په دې مجاهدینو کې دا وابیانم وو نو دوی زما د زده وای وای دلته صلاتین کو لکه د کوشتخری نه چې دیر کلونه تراش دلته جمع بین صلاتین کول نو مې د الله قهر در باندې نازل دی ځانم ستړی کوي او منظم نه قبليږي ولا تهنوا في ابتغاء القوم مبه همت کیږي في ابتغاء القوم پلټولو د قوم کافرانو کې یعنی د کافرانو د جنگ نه مستړي کیږي ان تکونو تعلمون دا تعلیل د پاره د نه دی ان تكونوا كيي تاسو تعلمون چې دردمن کیږي فانهم يعلمون نو بشک دا کافران هم دردمن کیږي کما تعلمون لك تاسو چې دردمن کیږي نو هغه مرمۍ خوري او تام مرمۍ خوري نو ته ولې ستړی کیږي هغه نه ستړی کیږي د امریکې نه در پسې دلته راغلی دی او ته ستړی کیږي د خپل کور نه ور پسې نشي وروتلی وترجونا او هیله او امید لرئ تاسو من الله لجانب د الله نه ما لا يرجونم د هغه ثواب او نصرت او چې هغه هله او امید نه لري او بیا هم هغه نستړي کیږي او تستړي کیږي وکان الله علیما او د الله پاک علیم حکیما او د حکمت والا بامر ترک الوهن فی قتال العدو الله په دې کې لوی حکمت دی چې تمستړي کیږي د جنگ نه ان انزلنا الیک الكتاب بالحق الله پاک فرمای چې بشک ما نازل کړی دی په تا باندې کتاب بالحق په حق مې نازل کړی دی په شان نزول چې ځان پوي کوي نو په دې آیات به دا دوه رکو غاني دا یو شان نزول لري دا دوه رکو غاني دا قبيله د بنو ابيرق بنو ابيرق دا یو قبيله وا په دوی کې یو غلو د غلونم بشیر په ترمذی کې ذکر دی د ترمذی په روایت کې د دغله نوم بشیر راغلی دی او د بغوی او د ابن جریر په روایت کې د دغله نوم طعمه ذکر شوی دی دی طعمه یا بشیر د د حضرت قتاده ابن نعمان د تر حضرت رفاع رضی الله عنه په کور کې سوره وکړو او غلې ترنه وکړه د ترمذی په روایت کې دام دي چې دا سړی منافق و دا چا چې غلا کړی و دا بشیر یا طعمه د بد صحابه سپکه بیانول او د صحابه په سپکه کې به اشعار لیکل نو به هر تقدیر د حضرت رفاعه په کور کې سوره وکړو او غلا ترې نه وکړه بیا د الله قدرت ته ګوره د وړه غلا کړیو او څنور تیلې د سرو زرو یا د سپینو زرو څنور غلایم کړیو خو دا وړي چې په شا کړیو نو د دې په دې بوجي کې سوره لږ لږ وړه تویده تویده د ده تر کوره پورې دا لیکه جوړه شوې وه دی چې کله کور ته د غلا سامان ورسولو نو چې دا لیکه ولیده دی ورانولی هم نه شوه ډېره لویه لیکه وه نو دی وویرېدو نو دا وړی وی وړه د خپل یو ګاونډي کرې کېښوده ګاونډي په دې کې دوه روایت دي د لبید ابن سهل رضی الله عنه یو صحابي دی دا د گاونډیو نو دا وړاو دا سامان د په کور کې امانت کې خو د لبید ابن سهل په ترمذی کې د دنوم لبید ابن سهل راغلی دی او بغوی پاغي کې دا د چا دا د گاونډینوم یو يهودي دی زید ابن سمین دا هغه په کور کې کې خو د بهر تقدیر یا د صحابي په کور کې چې لبید ابن سهل دی او یا د زید ابن سمین يهودي چې د گاونډیو د د پکور کې کې خود چې کې خود حضرت رفاعه چې کله را بیدار شو چې ګوري سامان چا پټ کړی دی د کور نه وروته د وړو لیکه بالکل د طعما یا بشیر دا غل طعما نومېدو یا بشیر نومېدو د د کور ته د وړو لیکه تللی وه د د کورې تلاشي کړو وړه پکې پیدا نه شو نو د ته ویلي چې د غلا خو تا کړې ده دی منکر شو چې کوم د غلا د غلا سامان زما په کور کې نشته به د گاونډي کور تلاشي کړو گاونډي لبید ابن سهل یا زید ابن سمینه يهودي چې د کور تلاشي کړو نو الته دا سامان پیدا کړو چې پیدا کړو نه غتی ویل چې دا سامان دی ولې غلا کړی دی هغه گاونډي ویل چې دا خو زما کرا دی بشیر یا طعمه یې خېده بشیر یا طعمه نه چې تاسو کړو نه غو منکر شو چې ما ور کرنه دی خېده او زه غل نه یم مقدمه رسول الله صلی الله علیه وسلم تراله رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غلا په اول کې په دې صحابي په دې گاونډي یا په دې يهودي ورواړوله فیصله تقریبا د دوی په جانب کې کوله ځکه د دوی په کور کې د غلا سامان پیدا شوی وو الله پاک دا آیات کریمه نازل کړو د دې گاونډي براءت وکړو او دا منافق چې طعمه یا بشیرو د غل ثابت کړو دا دوه رکوګانی پورا دی واقعه کې الله پاک نازل کړي ان انزلنا الیک الكتاب بشک مونچیو نازل کړی دی مونږ ته کتاب بالحق په حق باندې لتحکم بین الناس د دې لپاره چې ته فیصله وکې په ما بین د خلکو کې بما اراک الله بما اراک الله دلته د رؤیت نه رؤیت البصر نه مراد رؤیت بصوری نه ده مراد لعدم الرؤیت هناك ځکه دلته رؤیت بصوری و نه او نه هغه رؤیت مراد ده چې متعدی کیږي دوه مفعولین ته دلته د رؤیت نه د زړه پستر ګلیدل مراد دی امام قرطبي سي فرمایي یعنی اجتهاد مراد ده بما اراك الله په سبب د هغه چې الله تا ته ملکه د اجتهاد درکړې ده ما موصوله د عاید پکې حذف ده هغه عائد محذوفه مفعول اول د پاره د ارا ده ارا کهله دا کور ته مفعول ثانی ده او یا را دا په معنا د عارفه د یو مفعول ته متعدی ده خو به هر تقدیر دلته د رای نه هغه اجتهادي رای مراد ده د رؤیت نه د المراد من الرؤیه مراد د رؤیت نه د زړه پستر ګولې دل دي د زړه پستر ګولې دل چې اجتهاد ورته وایي نو پدې کې نبی علی صلوات و سلام ته اجتهاد ثابت شو پیغمبر علی السلام اجتهادي فیصله کول امام صاحب ته اهل الرای وای اهل الرای التم درای هم دغه معنا د چې کومه معنا دلته د بما اراک الله امام صاحب ته اهل الرای وای ځکه چې دوی بم کتاب او سنت ته د زړه پسترګو قتل د سر په سترګو به یې ورته کتل خو بیا به یې د زړه په سترګو کتل او د قرآن او د سنت د بیخ نه به یې مسایل راایستل بما اراک الله په سبب د هغې اراک الله چې د ښکاره کړه تا ته الله پاک د زړه په سترګو باندې ولا تکن للخائنین دا عطف دی په مقدر باندې فحکم به نو چې تا ته الله ملکه د اجتهاد درکړه حضرت قتاده ته رسول الله صلی الله علیه وسلم لب تهدید ورکړو د حضرت قتاده ته ابن نعمان د ترنه د غلا شوی و نو رسول الله صلی الله علیه وسلم قتاده ته فرمایي انك عمدت الى اهل بيت مسلم تا قص کړی دی یو اهل بیت ته چې مسلمان دی بنو ابیرق پیغمبر علی السلام ته ویلي چې قتاده تو د تر په مونږ باندې تهمت لګی مونږ لا نه د کړی نو قتاده ته رسول الله صلی الله علیه وسلم لک تهدید ورکړو چې ته په مسلمان باندې ولې غلا وراړې او د غلا سامان دې مر سره پیدا کړی نه دی د غلا سامان خو د گاونډي په کور کې ملاو نو دغه تهدید دې چې قتاده ته ورکړو نو د دینه د الله نه بخنه وغواړه واستغفر الله مما قلت لقتاده یا واستغفر الله من همک بضرب اليهودي ته اراده کړې و چې دا يهودي دا غونډي ووهي نو د دې هم نه دی الله ته بخنه وغواړه ان الله کان غفور الرحیم بشک الله پاک چې ډیر زیات بخون کې او مهربان دی ولا تجادل عن الذين او مکه و جګړم لطرف د هغه کسانو یختانون انفسهم چې خیانت کوي دوی لخپل ځانونو سره النهي عن الشيء لا يقتضي كون المنهي مرتكبا للمنهي عنه الله پاک پیغمبر علی السلام ته نهي راوړه نهي کړو پیغمبر علی صلوات والسلام ته نهي راولې غلا خدا نهي د دې تقاضا نه کوي چې پیغمبر علی السلام د دې منهي عنه مرتکب دی لکه الله پاک یو ځای کې فرمایله ان اشرکت لا يحبطن عملک نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خود شرک مرتکب نو بیا مرته فرمایي چې ان اشرکت لا يحبطن عملك یا دلته تعریض دی امت ته نو ولا تجادل عن الذين ته جګړه مکوا د طرف د هغه خلکو نه یختانون انفسهم چې هغه خیانت کوي د خپل ځانونو سره به سرقت او المعصیت غلا کوي او ګناه کوي دوی خود ځان سره خیانت نه وکړي د بل مسلمان سره خیانت کړي او ځکه دا غنه غلا کړي و لأن خیانت الغیر وبالها یرجع الیهم د بل چا سره چې ته خیانت وکې نو داغي وبال تا ته راځي کیږي ان الله لا يحب من كان خوانا اسیما بشک الله پاک نه خوخی محبت نه کوي د هغه چا سره چې وی هغه خوانا ډیر خیانت کوونکې مبالغه د په خیانت کې اسیمن ګناګاری په دروغجن قسم باندې یستخفون من الناس یستخفون من الناس دا خلک چې دي یستخفون من الناس سرقتهم پټوي دوی یا یستخفون من الناس خیانتهم پټوي دوی د خلکو نه خپل خیانت یستخفون من الناس پټوي دوی خیانتهم د خلکو نه خپل خیانت پټي ولا یستخفون من الله او نه پټي د الله نه یعنی د الله نه شرمېږي د خلکو نه شرمېږي وهو معهم او حال دا چې الله د دوی سره دی دا حال دی د ضمیر د یستخفوننا حال دا چې الله د دوی سره دی اذ یبیتون کله چې د شپې تدبیرونه تړي دوی اذ یبیتون یعنی یکلمون لیلا کله چې د شپې تدبیرونه تړي دوی ما لا يرضى هغه چې نه خو نه خوخوي الله پاک من القول د خبرونم داسې تدبیر تړي چې الله پاک نه خوخوي وکان الله بما يعملون محيطا او د الله پاک په هغه څه باندې چې دوی کوي محیطا احاطه کون کې علما او قدرتا ما لا يرضى من القول هغه من رمي البريء ده بری سړی په گاونډي باندې دوی تهمت دغلا ورواړول ها خبردار ها خبردار انتم ها انتم هؤلاء واورئ او خبردار شئ انتم تاسو هؤلاء ای هغه کسانو جادلتم چې جګړه کوله له طرف د دوینم جادلتم چې جګړه کوله عنهم له طرف د طعمه بشیر او د د اتباعنا فی الحیات الدنیا په ژوند دنیوي کې ها انتم هؤلاء جادلتم په دې کې هم درته مخکې ترکیبونه ذکر کړی فمن یجادل الله نو پسوک دې یجادلو چې جګړه وکي پسوک دې چې جګړه بو وکي الله د الله پاک سره عنهم لطرف د دغونه یوم القیامت د قیامت پر ورځ اما یکون علیهم وکیلا بلکې آیا څوک دی چې وی به علیهم په دوی باندې وکیلا یعنی حافظا وحامیا د الله د عذاب نه به څوک حافظ او حامی شي ومن يعمل سوءا او څوک چې متعدی ګناه وکي او یظلم نفسه یا لازمی ګناه وکي نو متعدی ګناه ته سوء ان ویل شي وجه دا ده چې دا داسې یو ګناه ده یسوء به غیره یسوء به غیره چې بل څوک ور باندې خفه کیږي لکه طعمه چې دا يهودي خفه کولو یا دا صحابي خفه کولو او یظلم نفسه یا لازمی ګناه وکي ثم یستغفر الله بیا د الله نه بخنه غواړي